د قران عظیم اخیری سوراتونو کې ده د دې وروسته درې سوراتونه نازل شوي دي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رسول شوی دی تمام صورت مدنی دی ما سوا د یو آیات نه چې هغه مکی دی او د سورۃ الجمعه نه رسته نازل شوه د 111 نمبر سورۃ ته او بیا تمام صورت محکم دی بل اجماع نه پکې ناسخ آیتونه شته دي او نه پکې منسوخ آیتونه شته دي او بیا دې صورت مخکنی صورت سره ربط یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې حکم د توحید نو لسم آیات کې فعلم انه لا اله الا هو دې صورت کې اوس حکم د تسبیح دی چې الله رب العزت د مکه چې کوم سرداران وا ختم کړو داغه په ځای صحابه را واستل او مکه کې تر قیامت پورې الله مسلمانان پیدا کړ بلدا چې مخکلي صورت کې استغفار او دې صورت کې الله فائدہ د استغفار ذکر کړي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك او یا دا سی وای چې مخکنی صورت کې حکم د جهادو اوس دې صورت کې خوشخبری دا په فتح سره بیا داود صورت بشارت د مؤمنانو ته د فتح بعد الجهاد بیا خلاصه د صورت صورت کې 29 آیاتونه دي او سلور رکو غاني وي کلمات تعداد دے 560 حروف تعداد کی بیا اختلاف دے خازن 2438 لګي او تنویر المقواس من تفسیر ابن عباس 2400 لګي بیا صورت کې درې بابونه دي رمنه باب آیت نمبر 10 پوری وایي دغه بدري بشارتونه او دو بشارتونه آیت نمبر 6 پوری اور سره به سرور سرور فائدې ذکر کړي بیا ست کې دعوت توحید او ترغیب د جهاد به آٹھ نو کې بیا ترغیب به اطاعت د رسول او درې صفات د رسول به ذکر کیږي او سلور مقاصد د ارسال به بیانېږي اخر کې بیا بشارت د مجاهدینو ته بخاری او ترمذی کی روایت ده عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وم او ما د یوې مسلې متعلق درې زره تپوسو کوم د الله نبی نه لیکن څه جواب را نه کوم زړه کې پریشان شلم اما ځان ته و چې سقلت کا امک سقلت کا امک یا عمر نظر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات کل ذلک لا یجیب درې زنه تا تاسو کو او دا الله نبی تعالی جواب درنګ عالمي کی خپشه درنه عمر سے فرمای چې ما خپل ګوړه تیز کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم ځان او رسول سره چې زما متعلق چرته آیتونه راغلي مانه چې د سجورم شوی د الله رسول نه خپه دي ودای دوران کې د الله نبی ما ته आवाज وکړ زلالم بیدا صورت شروع کو چننا فتحنا لك فتحا مبینا دګلیا خوشخبری وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ليغفر لك الله ما تقدم سر او بیا قیس نا الله پانی پتی رحمه الله فرمایي چې دا صورت به تمامه مکی دی بتمامه مکی دی د مکه او د مدینه په درمیان کې نازل شوی ایسنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي دا تمام صورت چې دینو د مکه او د مدینه په درمیان کې نازل شوی حدیبیه کې سنچی هجری واقعه د حدیبیه شوی ده څنګه د هجرت نورست نازل شوه دی د جنا دی صورت تام مدنی ویل کی مدنی ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درک لمون تعالی فتح کرام دی فتح نه مراد کومه فتح ده حضرت قتاده رحمه الله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کوي چې فتح مبین نه مراد چې فتح د مکی ده او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه شوخه چې مکاله فتح شوی نه داګه نمخ کې اطلاع ورکړه لیکن تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکي چې صحیح قول پنځ د مفسرین دا دی چې فتح مبین نه مراد چې د صلح حدیبیه ده زګه په دې باندې ډېر احادیث بیا دلالت کوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہما فرمایل چې د صلح حدیبین لوی فتح بل نشته دی او دا قول د امام برا امام زهری رحمه الله هم دی دا قول د برا ابن عازب هم دی چې مراد د دین چې دینو صلح حدیبیه ده بیا اعتراض واردېږي چې صلح ته الله څنګه فتح وي الان ګل ته فتح نه وشوي امام بیزاوی رحمه الله دې اعتراض جواب کړی دی جواب ادا سے کړی چې مشرکان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې غالب وو ځکه خو مکه پرې کې وکنه د کافرو د غلبې په وجه او چې درخواستونه وکړو د صلح معلومیږي چې کمزوري کېږي ورو کنه زکات درخواست هغه سړی کې چا کمزوري د کافرو کمزوري کېدل بشارت په فتح الله ور کړو منی آیات کې اوس الله داغي سلور فواید ذکر کړي ليغفر لك الله بعض علماء لیکي چې لام د عاقبت د پاره دی او غایب دی او باندې چې لام باندې کای دی د مقصد د باره چې فتح سره مغفرت ملاو شي هر کله چې فتح سره مغفرت ملاو شو نو دا تکمیل د نعمت شو زم ګناه ته لیکيږي نسبت رسول ته شوی دی او بیا ما تقدم من ذنبک وما تاخر وی معلومیږي چې انبیا معصوم نه دي کنه دا استدلال ستاسو ضعیف دی اهل سنت والجماعت فرمایي چې انبیا مطلقاً د ګناهونو نه معصوم وي نبوت نه مخکې هم ګناهونه نه کوي نبوت نه وروسته هم ګناهونه نه کوي انبیا ډېر پاک خلک دي په ځان یې مقیاس کوه یو جواب ده چې زم نه مراد چې خلاف اولاد کار دی ظاهرا جمله تنجیزیه ده لیکن حقیقت کې دا جمله تعلیقیه ده امانه دا کې چرتوي تعلیقیه شوخه شته خنت غنه دا دا جمله ده لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وان المیت لا يسمع قران علیهم مرقات لیکل د کی چې دا جمله حقیقت کې تعلیقیه ده اگر چې ظاهر کې تنجیزیه ده امانه دا کلو کان المیت حیا کچرتا دا میت ژوندې وې نو ضرور دلته کې وای د پیزار دا आवाज اوریدل فائدہ د بشارت چې پوره کې نعمت خپل اتمام د نعمت څه دی اسلام ته سربلندی ملاویدل کافر کمزوري کېدل تبوینی خلق چې ډلې ډلې به داخليږي په دین کې ډلې ډلې دې ته لګيږي اتمام د نعمت کوم مقصد د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله هغه مقصد کې کامیاب شو او ډیر انسانان مسلمانان شول او دې د بیا اصل نعمت ویل کیږي ښا اصل نعمت زکه پیغمبر کلک دې په دین باندې دا امت په کلک وی کنه او بیا امام رازی رحم الله لیکي چې صراط مستقیم نه مراد پوره دین دی اول نه تر اخره پوری وینصرک الله نصرا عزیزا تسلی او اطمینان او اصل وجه دا و چې کله صلح وشو نو صلح سره سو شکوک او شبهات پیدا شل ځای کې بعض واقعات داسې او چاغه واقع د شک وکړه چې موږ نه تاسو ته سوګراګ نه واپس کوي او که تاسو نه موږ ته څوک راغی نه ونه واپس کو دا خبره د شک وکنه او دویم دا چې محمد رسول الله د صلح حدی د صلح د کاغذ نروان کړی شو نو دې سره هم زړونو کې شک پیدا شو بسم الله روان کړی شو د ختمه دې سره هم شک پیدا شو الله رب العزت اطمینان راو لګو هو الذی انزل السکینه الله غزاد دې چې راوی لګل سکینه سکینه اصل کې لکی زړه اطمینان ته چاغه سره چې دینو کم شبهات بزرګ کې ناغل لري شي لیزدادو ایمانا ما ایمانهم دې د پاره چې زیات شي ایمان سره د ایمان ددونه کوم علما چې د ایمان د زیادت قائل دي د دې آیت کریمه نه استدلال کوي لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جمهور متکلمین فرمایي چې ایمان بسیط دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بشارت او دلته کې چې تمام صحابه او مؤمنان ته بشارت دی خان وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما ذالک کې دوه احتمال دي یا احتمال دا چې ذالک کې اشاره چې صلح ته ده دا صلح حدیبیه پنځ د الله کامیابی ولویا فائدې چې څومره وي داغه تعلق چې د مؤمنانو تسلی سره و چې مؤمنانو ته اطمینان ملو شي اوس دلته کې الله عذاب ذکر کوي منافقین او مشرکان دې سره هم چې دینو لویا تسلی او اطمینان مؤمنان ته ملاويږي او ازام بور کې الله منافق وسلوتا منافق خذتا او مشرک وسلوتا او مشرک خذتا عذاب ولی ورکی ورپسې دا غي علت بیانېږي ازوان نبی الله ظن سو چې ګمانونه کوي په الله باندې ناروا ګمانونه ناکار ګمانونه بدګماني د مشرک څه شه دی هغه شرک دی یا دا ګمان کوي په الله باندې چې الله ما د رسول مدد نه کوي الله فرمایي علیہم دائرۃ السوء ویلی په دوه باندې مصیبتونه ناکارام دا جمله په دعایه ده تعلیم دې مؤمنان ته تاسو دا سوای یا جمله خبریه ده چې الله مؤمنان ته داوود ذلت خبر ورګي لیکن هم معنا علی چې کله دواړه جدا جدا ذکر شي لیکن دلته یو د ذکر شي دی چې جدا جدا معنا وکړي نو غضب په معنی د غصې دی او لعنت په معنی د محرومه کېدل دا الله د نعمتونو نه جواهر القرآن کې لیکي چې دې کې ترغیب در جهاد دی مجاهدین ته چې لخرې د اسمانونو د الله په اختیار کې دی jihad کوي الله به تاسو مدد د پاره هغه لخر را لګي فرشتي او دا رنګ داوود توحید هم دخن او خاص د الله په اختیار کې دي لخر د اسمانو د زمکه او دی الله غالب دی حکمتونو والا فتح ولې ملاو شو فتح په دې ملاو شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله خپل د رسول مدد کوي یو معنی ده او یاد آسی وای چې فتح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل دی کنه درې صفات الله ذکر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صفت ده شاهدن ان ارسلناک شاهدن شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله او شاه عبد القادر رحمه الله نو فرمایي چې شاهد روان د بیان دی خان یقینا لګل موږ ته شاهدن بیان کوونکې د الله دی یوالین د الله یواله به ته بیانایم او بیا اور پسې چې دینو تفصیل دې شاهدن تفسیر سمرقندی لیکیم امام سمرقندی رحمه الله سلم جل کی صفحہ ایک سو پینسٹھ کی فرمائی شاہدن بالبلاغ علی امتک شاہدن بالبلاغ دی بالبلاغ کی اشاره ده چې مخکې درې صفات د رسول ذکر کړم او سرور مقاصد الله بیانې د ارسال لمنه مقصد دا چې تاسو ایمان راړې په الله باندې او رسوله او د الله پر رسول باندې دا لمنه مقصد شو او دویم مقصد دی وتعذروه چې تاسو مدد وکړئ د الله د رسول او درې مقصد دا یو توقیرو چې تاسو عزت وکړئ د الله د رسول او سلم مقصد دا یو تسبحوه بکرتا و اصیلا چې تاسو تسبیح وایئ د الله سبب یې ګام الله د شریک نفی تاسو کوي وتوقروه توقیر نه مراد تعظیم د الله دی او تعظیم د الله چې دینو په طریقه د عبادت ته او تسبیحو کوم زمير الله تعالی دی لیکن امام رازی رحم الله فرمایي قرینه موجود ده نو هر کله چې قرینه موجود وي نو بیا انتشار د ضمائر نقصان نه ور کوي نقصان خواله چې قرینه موجود نه لہذا وتعذروه کی ضمیر الله تم راجه کې دي شي رسول الله تم راجه کې دي شي کله تراجه شلمانه دا چې الله د شریک نه پاک وګڼي او که رسول الله ته راځي شي نو معنا دا چې داغه امدادو کې تاسو وتوقروه چې تاسو عزت وکړئ د رسول الله تعظیم وکړئ داغه سنت جندي کړئ اتباع کې د سنت دته لکه عزت د رسول الله او کالنا ته زمير راځي شنو مراد د نبي عبادت ته وتسبحه دي کوم دوه احتمال دي یو احتمال دا چې زمير الله تراجه دي مراد دې نه پاکواله دي چې تاسو پاکي بیان کې دا الله سبا بیگم او دویم احتمال دا چې وتسبحو کې زمير رسول الله تم راجه کې دي شي چې مجاهدین تاسو پریشان کیږئ ما الله بس تاسو مدد کوي او وجدا چې تاسو بیعت کړی دی او بیعت چې تاسو کړی دی نو علی الجهاد نو ساو جذبه لاو کتل جذبه تاسو چې دی نو د جهاد ده نو الله به ضرور تاسو مدد کوي علما لیکي چې د آیت کریمه کې بیت رضوان ته اشاره ده بیعت رضوان ارستم آیات را روان دي لقد رضی الله بیا صحابه کرامو چې بیعت کړو نو دا بیعت په سم باندې و دې کې بیا مختلف اقوال دي یو قول دا بعض علما لیکي چې بیعت علی الموت دا لوی بیعت ته خام دیم قول دا چې بیعت نه مراد بیعت علی الجهاد او بعض علما لیکي چې بیعت چې نو علی اغا علی عدم الفرار چې میدان جهاد نه وتختونه ان الذين يقيننا کسان صحابه کرام یبایعونک چې بیعت کوي تاسو سره یبایعونک دا اصل کې مبایعت ته دا د بین اغسته شوی دی بیا اصل کې لکی خرصول نو معنا دا چې دوه خپل نفسونه خرڅي کړ او نفسونه چې خرڅي نو سیواز باخ لګنه ما غیبت څه شه د الله رضا لکه سوره توبه آیت نمبر 111 کې الله دې ته اشاره کوي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم الله مشتری دی او دا مجاهد چې دینو دی بای دی او څه شي خرسيږي نفس خرسيږي نو دی بای چې دی نفس خرڅ کړ په الله باندې الله ته نفس واغست او څه شي باور کوي جنت بیان لهم الجنه یقینا کسان چې بیات کی تاثر انما یبایعون الله دا تا سره بیات دا سه دی چې الله سره بیات دی یقینا دو بیات کې الله سره دا داس دی لکه الله بل ځای کې فرمایي چا چې رسول الله تابعداري وکړ فقد اطاع الله الله دلته کې هغه شوبې ازاله وکړه زمان نبی تاسو سره چې بیعت کې دا په دې حیثیت نه چې ته محمد یې عبد الله زوی بلکې په دې حیثیت چې ته د الله رسولي انما یبایعون رسول الله او بل چې دا بیا چون کې د الله په حکم شوی دلیل دې په خبره باندې چې بیعت کې لاس ورکول جایز دي خو اگر چې دا لاس ورکول شرط نه دی د بیعت د پاره او بیا بیعت په دوه قسمه ده یو بیات رجال سره یو دویم بیات چې نساء سره دی رجال سره چې بیات بکاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو لاس به اغست په لاس به لاس خو او نساء سره چې کوم بیاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرات په وخت د بیعت کې زنانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانو لاس ته لاس لګول نه دی الته کې بیعت چې نه صرف قولی بیعت بو ید الله ید رسول الله لاس د رسول الله چې فوق ایدیهم د دوز لاسونو نبر دی اضافت د ید الله ته شوی دی اور بسې فوقوم راغلی دی دا دواړه د متشابهات نه دي مفوضین تفویض کړي دي او کم چې مؤولین دي نو هغه فرمایي چې مراد دې نعمت ته یا مراد دې نصرت ته او غلبه ده امو چې ید الله نه مراد لاس د رسول الله دی او د حلول عقیده او د اتخاذ عقیده قائل شوی دي خان او تر دې پورې ویل چې لاس د الله او لاس د رسول الله یو دی دا کفریا عقیده د غره خطیب شربینی رحمه الله په دې عقیده باندې لعنت لګلې دا رنګي باز نور نور مفسرینوم په دې عقیده په دې عقیده باندې په دې توجیه باندې لعنت لګل دي د حلول عقیده دا خدای اهل کتاب او عقیده فمن نکسا چا چې مات کې بیا یقینا دې ماته ای علا نفسه د بار د zarar د ځان خپل zarar بدته ملاويږي په لوز ما تولو کې ومن عفا چاچ پورا کلوز بما اغلو سکړه الله سره زردا چې الله بور کې دل اجر لوي فمن کسه کې تخفیف دی الله د دوه قباحتونه ذکر کوي وو پاتې کړی شو د سنه حدیبین ځکه منافقین یریدل د مکی والونه ځکه مکی والا غالب وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې وخت کړو صاحب کرام یې وخت کړو منافقین یریدل اراده نه ودتلو نو کله چې او ته پته ولګی دا چې کافر مغلوب شلو او درخواست درخواست راو لګو د صلح روز بتا ته حضورونه پیش کړي من العرب د باندې چانو نه شغلتنا اموالنا هغه حضورونه سدي ان الخروج معك الى الحديبيه مونږه مشغوله کړیو تاسو سره د وتلونه حدیبیه ته من العرب نه مراد بنو غفار دي دا رنګي بنو اسلم دي او بنو اشجع د زړه نه وي او فاستغفر لنا دا مطالبه چې ونو دام استهزان وخه اول دا که چر دوه واقعي معذور وای بیا خو د مطالبه ضرورت منو ځکه تل چې معذوري او جهاد لاله نشي نو ګناګار نه دی کنه نو هر کله چې ګناګار نه دی نو بیا د فاستغفر لنا سمانا شو په دغه بنیاد علماء لیکي چې دروغجنو استهزاء کول رسول الله سره یقولون دوی بیال سنتهم په خپل جبو ما ها خبرې لای سفی قلوبهم چې نشته د زو بزرونو کې خپل ځان ګناګار نه ګڼي سوک دے مالک تاسو د پاره د الله د عذاب نه د سشي کې ارادو کې په تاسو باندې zarar یا ارادو کې تاسو لره د نفع zarar عام دی مالی او کې بدني نفع عام ده بلکې الله تاسو په عمل خبردار دی مظهری لیکي چې بل د اضراب د پاره دی معنی دا چې دوی دا عذرونه چې دین دا دروغ دي زکه دو د مکه والو نه یریدل په دغه وجه دو حدیبی ته نه اتنی بل زنان تم الله ينقلب عليهم ابدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا زجر دې منافقین او تبو قباحتونو درې مخ کې ذکر شل او سلور دلته کې دي بلکې ګمان کو تاسو منافقانو چې چرته به واپس نشي د الله رسول او نه مؤمنان یې صحابه خپل کورونو ته بدن هیڅ کلا خسته کړي شه او دا ګمان تاسو په زړونو کې او ګمان کو تاسو بد ګمان او تاسو یو قوم تبا کې دن کې تاسو مقصد دا و چې مکه والا غالب دي نو به ولګي دوه وجني دوه کورونو ته واپس نشي اور تیز بلیدون ګین سعیر هغه اور ته لیکيږي چې بلیدون کې او تیز وي من متضمن معنا د شرط لرم ومن لم يؤمن بالله فإن اعتدنا دي ته جزاء نه ویل کی دا دال بر جزاء ده او جزاء حذف ده فلا يضرنا هم آیات پای کې هم دعوت توحید و خاص د الله بادشاہی ده خاص د الله په اختیار کې دي ولله خاص د الله په اختیار کې دا بادشاہي د اسمانونو د زمکه معنی دا چې هر شی د الله دی په دغه وجه الله ته د منافق ضرورت نشته دی یغفرون من یشاء و یعذب من یشاء یغفرو کې ترغیب دی منافق ته د توبې چې توبه چې ده نو دا د الله ملکیت ده توبه وباسه الله باندې معاف کړي ځکه توبه چې ده دا د الله په ملکیت کې یو جز دی علیمه یې شاو کې اشاره دی خبره ته چې توبه قبول په الله باندې واجب نه دی رد په معتزله باندې ويعذب من يشاء عذاب ورکه الله غچا تا چو غواړي او دې الله بخنه کون کې رحم کون کې هر کله چې مؤمنان د حدیبین روغ رموټ واپس لم او کافرانو د صلح درخواست وکړو منافقین ته پته ولګی دا چیرې دوه کو تکړه دي مؤمنان تکړه دي چرته چې زینو فتح ملاوي مال غنیمت ملاویږي نور بدو تاسو سره زی تاسو وای چې ضرور نه نتبعکم مونږ پرې دې چې مونږ تاسو سره jihad لاله شو سيقول المخلفون ناظر دا چوبوي پاتې کړی شوی رستو کړی شوی د حدیبین اذن طلبتم کله چې روان شې تاسو اله مغانما غنیمتونو ته مغانما غیر منصرف دي مساجد په شان جو منتهى الجمود بکې مراد د دینه غنایم د خیبر دي زکا صلح حدیبیه سن 6 هجری کې شوی و او جنگ د خیبر چې شوم دا سن 7 هجری کې شوم چونکه الله دا هغه وعده کړی و د خیبر د غنایمو نو پتہ کوجا منافقین تیار شو چې موږ تاسو سره ځو او د غنایمو د خیبر د غنایمو چې الله وعده کړی و نورستو آیتونه روان دي آیت نمبر 18 19 20 کې او دا وعده الله چا سره کړی و بیعت رضوان والو سره چې غنایم د خیبر چې دینو صرف هغه کسان ته ملاویږي چې کم کسان بیا د رضوان کې شاملو منافقین به تاسو سره زی تاسو ته وی چې مونږ تاسو سره زو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې کوم ځای کې مال غنیمت یقیني ملاوي کې بیا منافقین زی دنیا دار دي کنه دنیا پرستی او مال د حدیبی چې دین هغه یقیني نه ملاوي ده په دغه وجه هغه له عذرونه پیش کول شغلت نه اموالنا واهلنا فاستغفر لنا غواړي دا منافقین چې بدل کړي د الله کلام په دې کې زاد المسیر درې اقوال لیکي کلام الله کې یو قول دا چې کلام الله نه مراد داروستنه قول دی لن تتبعونا كذلكم دویم دا چې کلام الله نه مراد دا د الله وعده وا چې الله وعده کړی وا چې غنایم د خیبر شیدې نو دا به ملاویږي بیا د رضوان والو ته بل چاته باندې ملاویږي نو بیا د رضوان کې ظاهره چې منافقین نو نو په غنایم او د خیبر کې د منافقین حصہ بني دا د الله فیصله و دریم دا چې کلام الله نه مراد کلام رسول الله دی هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منافقینو ته ویلو چې تاسو خیبر ته موږ سره تللی شئ صرف د جهاد په خواهش باندې نور متاو سال د کې مالی غنیمت نه ملاوي نو کلام د رسول الله حکمن د الله کلام وی ځکه هغه ته وایي خفي ویل کی او دیو جن الله کلام الله وی او بعض علماء لیکي چې کلام الله نه مراد د سورته توبه آیت نمبر 83 دی لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا چې موږ سره باندې ځای هیڅ کله او موږ سره بجنګ هم نه کوي ابن جرير په دې قول باندې رد کړي چې دا قول صحیح نه دی ښه زکه د سوره توبه آیت نمبر 83 چې دیم لن تخ لن تخرجوا معي ابدا هغه تبوک متعلق نازل شوی دی او خیبر چې دی هغه تبوک نمخ کې قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل هو يا زمان نبی دې دې لیکي بیان د کلام الله لن تتبعون اي منافقين نشد تاسو مونږ سره کذالکم دغه شانتي خبره دغه شانتي دا کما قلنا لكم لکه تاسو ته مونږ وی چې مونږ سره نشد لیم قال الله من قبل الله دغه شانتي مخکې ویلو فسيقولون دوب سوي تاسو ته بل تحسدوننا چې تاسو مونږ سره حسد کوئ چې موږ ته د خیبر مال ملاو نشي بل کانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دونه پیږي مگر لګ بل د ترقې د پاره دین مانه دا چې مخکې چې کوم قواحتونه د دو بیان شله نو دې قواحتونو وجه سره لا يفقهون نه پیدل زمانه بدو توبه ستدعون الى قوم زرد چې تاسو به بر لشایم دا سه قوم ته چې هغه به جنگجوي او هغه سره به جنگيږي تر دې چې هغه اسلام قبول کړي غاړه کړي بیا به تاسو پته ولګي منافقینو چې تاسو جنگ لځه او کوم مال غنیمت لځه او یا زمان نبی دې پات کړې شو تا من الارام د باندې چانو ناظر دا چوب برل چې تاسو دا سه قوم تا چې سخت جنگ والا بوي تاسو به سره جنگي کې تر دې چې غاړه کې دي غاړه څه ته کې دي اسلام ته غاړه کې دي مسلمانان شي او یا چې دینو جزیه ته غاړه کې دي فین تو دیو که تاسو تابعداري وکړئ او ته کوم الله اجرا حسنا نو در بګي الله تاسو له اجر خستا او که تاسو مخ واړو لکه څنګه مخ واړو له مخ کې الله با عذاب در کی تاسو له عذاب درناک دلته الله فرمایي ستدعون الی قوم چې تاسو با جنگجو قوم ته وبلل شئ دا کوم قول دی دا کوم قوم دی چې بل لکېږي به تاسو مختلف اقوال نقل کوي مفسرین یو قول بعض مفسرین لیکي چې قوم اولی باس نمرات تبوک والدین لیکن دا قول صحیح نه دی ځکه دلته کې الله فرمایي ستدعونا تاسو به وبلل شئ او حال دا چې تبوک جنگ کې دوه بلل شي نو بلکې دوه منشیو لن تقاتلوا ما یادو دین دا چې الله فرمایلی دی اولی باسن دا سه قوم به چې د جنگ والا به او حال دا چې تبوک والا چې نه کمزوریو الته کې جنگ نه وشه بغیر د جنگ نه چې صحابه کرامو ته فتح ملا وشو دویم قول دا چې مراد د دینه حوازن دي بنو ثقيف دي غطفان دي چاو سره جنگ حنین شو لیکن دا قولم ضعیف دی ښه ځکه قوم اولی باسن نو بهتر قول پدې کې چې دینو هغه رافی ابن خدیج دی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې موږ به دا آیات لوستو ستدعون الى قوم ولي باس شديد چې تاسو به یو جنگجو قوم توبه لشه او سره به جنگيږي موږ انتظار کوو چې دا به کوم قومي چرته تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو موږ دا څه سخت قوم نه کته ها چې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور راغین بیا زمون جنگ وشو اهل یمامه سره چې هغه د مسلمه تل کذاب ملګریو واقعي هغه د جنگ والا خلکو خو کله چې موږ هغه سره جنگیدو جنگیدو او موږ ډیر وکړی دو ډیر ولرزیدو اخر دا چې موږ د فتح ملاو شو بیا موږ ته پته ولګی دا چې واقعي دا قوم د مسلمه تل کذاب چو دا جنگجو خان اکثر مفسرین دا غل ترجیح ورکړي امام بیزاوی رحم الله فرمایي چې دا قول ډیر راجح دی نو با صاحب کرام پریشان شلن خصوصا هغه صحابه چې هغه معذورو الاندو یا ګډو یا مریضانو نو پریشان شل الله د آیات راولېګ او استثناء وکړه د معذورو چې دا د حکم نه مستثنا دي که حکم د جهاد نه نشته ده پړون باندې ګنا او نه په ګډ باندې ګنا او نه په مریض باندې ګنا د ټول نه علم باندې اعما ذکر کوم دا عذر شدید دی خان زکه چې د چا سترګې کار نه کینو دی ګورم دی بیا د شلو منه بیا دویم نمبر معذور چې دی نو هغه عارج دی نو عرض هغه چاته لیکيږي چې داغه یو وخت وګړي هر کله چې یو یو خپل ګډ مستثنا دي د دوه خپل ګډ خو په طریقې اولا مستثنا پکار دي ولا المریض نشته په مریض باندې ګناه دا مریض په آخر کې ذکر کړ دلیل دې په خبره باندې چې اما او عارج دا مریضان نه دي خان اعتراض واردېږي حضورنا خو صرف درې نه دي نورم ډیر حضورونه شته احادیثو کې ذکر دي او سورۃ توبه آیت نمبر 91 92 کې ذکر دي الله دلته کې درې ولې ذکر کړل جواب دا چې دی آیت کریمه تعلق د حدیبیه سره دی هغه وخت چې کوم معذورونو دغه دریو الله دا و حکم راولېګو ومن يطع الله ورسوله الله ترغیب دې اطاعت ورکې دا کې درو معذور ته چکتان نه علاوه چې کوم نور اطاعت دین تعلیم او تعلم دې هغه وره بقدر اطاعت لازم دي هغه به زکوای اطاعت بکوای چا چې اطاعت کو د الله او د الله د رسول داخل به کې جنتونو ته چې وایي کې بلان دا غنولې او چا چې مخواړو نو عذاب او لور کې عذاب دردناک لقد رضي الله عن المؤمنين دریم باب د تراخر د صورت د پوری خلاصه و سره وایم آیت نمبر 23 پوری بیانې کې بشارت مؤمنانو ته او ترغیب د جهاد په الله ذکر کړي مخکنی باب کې الله د منافقینو حالات ذکر کړل دلته کې اوس الله د مؤمنانو حالات ذکر کړي او خصوصا د لسم آیات چې ده لقد رضی الله دا د لسم آیات تاکید دی چال کوم الله د بیعت تذکرہ کړی و دلته الله د بیعت تذکرہ کوي او ورسره غول سرټیفیکیټ د رضامندۍ ورکي لقد رضی الله یقینا رضا شوه دی الله د مؤمنانو نه مؤمنان نه مراد چې د اهل اهل بیعت دي بیعت کوونکي چا ابن کثیر لیکي چې سوال لسو صحابه وو دا دلیل دی په خبره چې الله داونه رضا شوی دی خان حدیث کې راځي متفقن علیه روایت ته د بخاری او د مسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیات متعلق فرمایل انتم خیر اهل الارض تاسو بهترین یای اهل الارض کې او مسلم کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل النار احد ممن با یا تحت الشجرته اور ته باندې داخليږي هیڅوک دا غچانا چاود ونه نه لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو یقینا رضا شوه دی الله د مؤمنانو نه ایز بایعون کا کله چې بیعت کو تاسو را لاندې دونه نه داونه چور دا د کیکر ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کیکر ونی لاندې دو جمع کړیو او بیا د جهاد شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو سخل کو چې دین والته کې تبرکات شروع کړل دا غوونه لاندې دا لاندې به منځونه کول التبتلم عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګیدل لاړه غوونه کټ کړه په مقصد د باره چې د شرک دروازه بند شي دا دلیل دی په خبره باندې چې عوام شرکی تبرکات طرف ته چې کله مایل کیږي نو دا د بادشاہ وقت ذمہواری ده چې دا غزه وجود ختم کی هغهونه خو الله په ټکړی و ځکهال ته کې ډیر ونه وی لیکن دود یوونه انتخاب کړي او غیر معین خپل د ګمان مطابق ویلو چې دغه ونه ده حال دا چې غنه و ډېر ځایونه الله پټي نن سبا چې کوم غار سور او غار حرا مشهور دي په دې معنی علماء کتابونه لیکلي دي چې دا بعینه هغه غارونه نه دي چې کوم غارونه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دا د خلکو تخمین دی ګمان دی فعلم ما فی قلوبهم اخلاص ته اشاره ده چې کله دو بیعت کاو بیعت کې دو مخلصو الله په پاګه اخلاص باندې چې دو گزرونو کې وو راولې ګر الله تسلی سا دو باندې واسابهم فتحن قریبا او بدله کې ورکړه دول فتح نزدین فتن قریبا بالاتفاق مفسرین فرمایي چې مراد دینه خیبر دی خم ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیه نه چې واپس شوم بعض روایتو کې راځي چې لس ورځې قیام کړو بعض روایتو کې راځي چې شل ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیام کړو امام المغازی محمد ابن اسحاق لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میاشت ذوالحجه کې مدینه منوره ته راغی او بیا محرم کې چې د نو خیبر روان شو مراد د دینه مغانم کثیره تر قیامت پورې چوي تر قیامت پورې چې څومره غنیمتونه دي څومره مالونه دي دا ټول مالونه به ملاويږي مجاهدینو ته تر قیامت د پورې خان یا خذونها دوباخلی غنیمتونه ډیر چې کوم د خیبر جایداد منقولی او غیر منقولی دا ټول صاحب کرام ته ملاو شو عائشہ فرمای رضی الله عنها چې کله خیبر فتح شو داغه نرستو چې دې نمون په منخه ته باندې بیا چواري وخړلې ابو خاری کې د عمر سے هم دغه روایت موجود دی او بعض علما لیکي چې تر قیامت پورې غنایم مراد دي وعده کړی دا الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو چې تاسو باخلای په جلتای درک تاسو سره دا غنیمت هذه نه مراد چې د غنایم د خیبر دي دا تاسو له په جلتای راکړل وکفای دی الناس عنکم او بند کړو لاسونه د خلکو تاسو نه دا معجزانه انعام وکړ چې صاحب اکرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې تلیو حدیبیه ته یو قول دا چې وکفایدی الناس عنکم مراد د دینه چې د مکه والدین الناس نه مراد مکه والن الله دا غول اسونه تاسو نه بند کړم د مقصد د باندې چې د خیبر غنیمت تاسو واخلې یو کول دا دی دویم قول بهتر دی هغه دای دی الناس یان کوم مراد د دینه بنو اسد دی بنو غطفان دی چې الله کریم دا ول لاسونه بند کړ تاسو نه او تاسو په تاسو ته فتح درکړه خیبر فتح شو او خو په امن مدینه ته واپس لاړل او بعض وی چې دی الناس نه مراد منافقین دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خیبر ته لاړ مدینه خالی پاتې شو نو يهودو اراده وکړه چې مدینه باندې حمله وکړي او منافقین وسره سات ور کړو الله داو بزرګو کې روغ واچو لم تقدرو چې تاسو قادر شي نه پاګې باندې تاسو قدرت نه منتله داګه پاسلولو او حال دا چې هاته کړی دا الله پاګې باندې خپل په علم کې ابن عباس فرمایي چې مراد د دینه غنایم د روم دی او غنایم د فارس دی حضرت قتاده فرمایي چې مراد د دینه فتح د مکه ده او که جنگ کړي وي تاسو سره کسانو چې کفر کړي وي بعض علماء لیکي چې الذين كفرون مراد د خیبر والے دي الله به جنگ چې دی مال د خیبر تاسو نه درکو کدو جنگ کړي وي لول لول ادبارا شاګانې به اړولې وي دیم قول نه چې الذين كفرون مراد چې دینو حدیبیه والدی مکه والا کدو تاسو سره جنگ کړه لول لول ادبارا دو تاسو سره جنگ نشو کولای اگر چې تاسو کمزوري وای اگر چې تاسو سره اسلحه نه و تاسو په نیت د جهاد نه ویتلی تاسو اراده د عمره و د کافر وبشالوري و درم کوله چې الذين كفرون مراد تمام کافران دي امریکایان دي او کوم برتانی والدین تمام دنیا کافران کتاو سره جنگو کی لون نولد بارا شاگان باڑی تاسو سره جنگ دې نه شي ځکه تاسو ایمانی قوت سره جنگيږئ نو الله با تاسو د مدد د پاره فرشته را لګي دا هم ایمان راوړی دی ثم لا یجدون بیابدن مومی ولیا هیڅ دوس ولا نصیر نه نه مددگار سنت الله التي قد خلت پشان د قانون د الله چې په خاطر شوی دی ته بنومي د الله قانون د پاره بدلیدل وهو الذي كفى ايديهم عنكم ايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اسفركم عليهم درې حکمتونه الله ذکر کړي د جنگ بندای حدیبیه کې جنگ ولې ون نشو پکار خدا چې جنگ شوی وي او دا کافر مغلوب شوی وي جنگ کې خیر وکنه الله فرمایي درې حکمتونه دي یو دا چې دلته کوم مسلمانان تیر نو دوه کمزوري وو د زوف په وجه باندې هغه خپل ایمان پټ کړي او مؤمنان وو خو مسلمانان نو کمزوري مؤمنان که چرته تاسو حمله کړې وې نو تاسو باغونه پیژندل نو تاسو تر لاندې باغ راغلی ادرم حکمت د جنگ بندې څه دی ليدخل الله في رحمته من يشاء مکه کې بعض کافر داسې وو چې هغه مستقبل کې مسلمانې دن کې وو الله په دغه وجه تاسو توره بند کړه تاسو داغو دا لاسونه الله دې یو بل نه بند کړه وهو الذي الله ذات چې من کړم لاسونه د مکی والوان کوم ساسو د جنگ نام او ساسو لاسونه من کړ دا وو د جنگ نام په بطن مکه په مېز د مکه کې اعتراض واري دیږي چې صلح خو په مکه کې نه وشوي صلح حدیبیه کې شوی الله څنګه فرمایل په بطن مکه په عین مکه کې دغه دلیل زمونږ د احناف دی خان احناف فرمایي چې د حدیبیه سه حساب حرم مکه کې داخل ده ځکه الله دلته کې فرمایل به بطن مکه معلومیږي چې د حدیبیه دا حصہ چې ده نو دا په مکه کې داخل لخه دا زموږ د امام سے مذهب دی نور ائمه فرمایي چې حدیبیه حصہ چې ده نه مکه کې نه داخل من بعد یا نصفرکم علیہم رستو د دینا چې غالب په الله تاسو پاغو باندې دا درې علتونه د جهاد موجودو په کار دا چې صلح نه وي شوی جنگ شوی وي لیکن حکمتونه د جنگ بندې موجودو دی وجه الله کریم صلح وکړه او جنگ بند کړ دا خلق دې چې کفر او کفر کړي دي وصدوق مؤمنه کی تاسو د مسجد حرام نه مسجد حرام نه مراد د عمرې نه منګي تاسو چې تاسو د عمرې په اراده باندې روان وای دیم دا ولهدیا دا عطف دې په کوم باندې او عبارت دا دې وسط الهدیا او منکی د قربانې جانور هدیا جانور د قربانای چې هغه حرم ته ولېګل شي معکوفن مان د محبوسن دی په داسې حال کې چې بند کړی شي وي ان یبلغ محله د رسیدو لانه د رسیدو ان یبلغ چې ورسیږي محله زید حلالې خپل ته ته ان یبلغ محله چې دنه بدل استعمال دی د حد جنہ قربانې منکې چا قربانې چې دې د حلالې ته ورسی امام قرطبي رحم الله لیکي چې محل او محل محل په کسره د حاصره رایا او منتها ته ویل کېږي او په فتحې د حاصره چې دینو جای نزول ته ویل کېږي او مراد د دینه چې دینو حرم شریف دی دا د احناف مذهب دی دا دلیل دی په دې خبره باندې چې قرباني د حرم نه بار ناجایز ده کچرتا هغه دا چې په مکه کې باز مؤمنانو نارینه او زنانان تاسو نه پیژندل نو که چرته جنگ شوی وي تاسو باغو وجلی ولولا که چرته نه وینای نه مؤمن او زنانه مؤمنه لم تعلموهم چې تاسو نه پیژندل تاسو شخصي طور سره نه پیژندل چې دا مؤمن دی او دا مؤمنه ده یا مطلب دا چې تاسو ته علم نو چې دا مؤمنان دي انت توهم چې خپلان دی راولې تاسو هغه دا بدل احتمال دی ښه تاسو ته پته نه په خپلان دی راولې او به وجنای اهل سنت والجماعت د دې قائل دي چې صحابه کرام د ګناهونو محفوظ دي ښه او استدلال کې د قران آیتونه پیش کړي فاغ آیتونو کې یو آیات دا دی لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات الله صحابه محفوظ ساتي ښه فتصيبكم نو برستا اسلامنهم داو بوجمان مارتن ديت دیر نه مراد تاوان دی ښا چې تاسو ته تاوان ورسیږي باغو په قتل خطا سره وجنه ا خطا په دوه قسمه ده یو خطا فی القصد او دویم خطا فی الفعل دلته کې خطا فی القصد مراد ده ځکه قتل خطا چې نه غم ګناه دی کنه په دغه وجه کفاره واجبېږي به تاسو به پته نه او تاسو به حمله وکړي په مکه باندې حالته کې به مؤمنان وي تاسو باندې شخصي نه پیژنئ هغه به وجنه بغیر علم دا الله عذر بیانې د مجاهدینو کني صحابه آمدن مسلمان نه وجني جواب د لولا چې دی نو هغه حذف دی که چرته دا حکمتونه نه وي نو لازم لكم الله الجهاد فی دخول مکه الله به تاسو له جهاد جهاد درکړې په مکه کې دا اجازه په دې درنه کې چې حکمتونه موجود او درې مې حکمت دا دی ليدخل الله فی رحمته من یشاء دې لپاره چې داخل کې الله کریم فی رحمته رحمت نمرات ایمان دی چې مکه کې بعض کافران دا سیو چې هغه مؤمن کېدون کیو الله خپل مهربانه کې داخلول ابو جمعه فرمای رضی الله تعالی عنہ تعجب کوما چې درځه په ابتدایي حصہ کې د کافرو ملګری محمد سره جنگیدم او بیا اخیری حصہ کې زه مسلمان شلم د محمد ملګری شلم کافر سره بیا جنگ یې د مخه ودایا زمون متعلق نازل شوی دی مونږ چې دینو ټول لس کسانو چې تاسو ته معلوم نه دي یا مستقبل کې اسلام قبلون کې مسلمانان مؤمنان که چرته دود مکه نه وځي او خالص کافر په مکه کې پاتې شي چې نه اوس مؤمنان دي نه راتلون کې وخت کې مؤمنان کی لعذبنا الذين كفروا الله يوم باول عذاب ورکو لو تزينوا که چرته جدا شته مؤمنان د دې مکه نه نو ضرور موږ عذاب ورکو هغه سان ته چې کفر کړي دي منهم داون عذابن علیم عذاب درناک لو تزجلوا دا دلالت کی په دې خبره چې علاقه کې مسلمانان موجود وي دا هغه مسلمانانو د اسلام په برکت الله په کافرو عذاب نه راولي خان کله چې واچوا کسانو چې کفر کړي خپل بزرونو کې غیرت غیرت هم غیرت د جاهلیت راولې کله الله تسلی علی رسول په خپل رسول باندې او المؤمنین په مؤمنانو باندې الله دا تسلی راولې کله سکینین مراد چې صبر او استقامت د په صلح باندې والزمهم کلمت التقوا او لازم کړه په دوه باندې کلمه د توحید کلمه د لا اله الا الله بعض علماء لیکي چې مراد د دین بسم الله ده ځکه کافر بسم الله روانه کړی و ته ټول محل یو دی ښا لا اله الا الله اخلي او بسم الله اخلي وکانو حق بها او دوی دې مستحقو معنی دا چې دا الزام جبرن نه دی بلکې حقداران دي د کلمې صحابه او اهلیت پکشته واهل هؤلاء دي داګي وکان الله بكل شيء عليم او دي الله په هر څه باندې پوهان جواب دا پیغمبر خوب قتل دی لیکن خوب کې خدا نه دی قتل چې زما سکال عمر کوم صرف دا ویل چې زما عمر کوم لقد صدق الله یقینا رښتینه کړی دی الله د رسول خپل خوب داغه په حق سره ضرور داخله کې به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله او کاله وانی امنین امن والا تاسو به داخلي گئے محلقین رؤسکم ومقصرین دیکي اشاره د اتمام د عمره ته چې تاسو به سرونه خړای او یا به وخت لاند کوي زکه د احرام نه چې وطن وزي نو یا په حلق سره وزي یا په قصر سره وزي معنا دا چې داسې بکیږي عمره کې حلق افضل لخه نور عام حالاتو کې قصر افضل لې ځکه عام حالاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حلق نه دی ثابت بالکل سر خلیل سرمن ښکارا کول عام حالاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قصر کړی دی او یا وخت پورا ساتلی او حدیث کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله المحلقین الله دې رحم وکړي په خلکو باندې چې هغه سرونه خريلي دي دې تعلق عمره سره دی خان او دې کې اصل مقصد دا چې حدبندي وشي ځکه عمره له ډیر خلک زی چې سره یو خره بیا په عمره نشي کولای وجدا چې وخت نشته دی بس الله په هغه څه چې تاسو نه پوي دی چې حدیبیه کې چې کوم صلح او شوان آی کې ډېر حکمت وو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله درک لا تاسو لا مخ کې داګه نه فتح نږدې بعض علما لیکي چې فتح د خیبر مراد ده د دې لپاره چې د غالب کې په تمامو دینونو او پورا دی الله گواہی ورکوونکې محمد رسول الله عظمت د نبی الله ذکر کړي او له صفات به الله بیانې د صحابه کرامو او مخکې ویلو چې شهیدن الله گواہی ورکوونکې دي دلته کې الله گواهی ذکر کوي چې محمد د الله رسول لخوا لہذا که په یو خط کې محمد رسول الله په ځای باندې محمد ابن عبد الله ولیکل شي زما نبی په دې سره ستاره رسالت نه مجروح کیږي ته تر قیامت پورې د الله رسول یې او بیا محمد مبتدا ده رسول الله خبر دی مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه کا دا پدې چې ولذین ماهو وا عاطفه دی کچرتا محمد ته موصوف کې او رسول الله صفت کې نو بیا عاطف نه صحیح کی لګور پسې جمله چې دی ولذین ماهو دا خبر دی نو هر کله چې محمد رسول الله مبتدا خبر شون دا عطف د خبر راغې په خبر باندې والذین معه او ها کسان چې د سره دي علما لیکي چې معیت په دوه قسمه ده یو معیت هغه دی چې هغه ته معیت د صحبت ویل کېږي دا مقام صرف صحابه ته ملاو دی خان دویم کې سمعیت ته چاغي ته معیت د تابعداري ویلې کیږي نو دا معیت چې تر قیامت پورې جاری دی ښه اوا کسان چې د سره دی اشد دا او سخت دی په مقابله د کافرو کې رحم کوون کې دی په کور خپل کې په مې ځ خپل کې رحم کوون کې دي دا دو صفاتونه شله اشد اور الکفار حربي کافر مراد دي او دا سختی چې کې په کافرانو باندې دام الله د حکم پوجا باندې ځکه الله حکم کړی یا ایه نبی جاهد الکفار سختی کو په کافرانو باندې مظهری لګي چې دا شدت چې دی نو دا طبيعي نه دی بلکې عارضي دی د کفر په وجه باندې ترسو پورې چې کفر موجود دی نو دوی به سخت وي لیکن هر کله چې تابع شله د ایمان بیا سختی ختمه ده او صحابه کرام به دومره سختی کوله چې د کافرانو کپلو نه به امزان بچ کوخه چې د کافرو کپلو سره د مؤمن کپڑے هم نه لګي عبد الله ابن عباس روایت ته چرتا کې یو مسلمان صحابي با مشرک سره مصافحه وکړه بیا به الله سپینځخه دومره نفرت به کو د کافر نه او د مشرکانو نه او اصل شدت دا چې تو سره مداهنت ونکي ښه نرم نشي کافر ته اورل کفار نه مراد چې حربي کافران دي ښه ځکه غیر حربي کافرانو سره خنس موجود دی چې رحم وکړي لکه رسو آیات روان دي لا انهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم ان تبرهم وتقسطوا الیهم چې دوی سره تاسو نرمي وکړي نیکی وکړي رحم وکړي رحماه بینهم رحم کوونکی دی په مې ځخپل کې رحم اصل کې لیکيږي د عزت ترسته کتاوان یو مسلمان زیاته او کنه معافی کا دا رحم دی یا رحم نه مراد محبت ته لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحب فی الله والبغض فی الله کافرانو سره سخت دي د الله په وجه ځان کې محبت کوونکی دا هم د الله په وجه باندې دا رد په شیعاګانو باندې ښه شیعگان وای چې چې صاحب اکرام واپس کې بغوزو نعوذ بالله اتنه خبر صاحب اکرام واپس کې سمره مینه وا دمره محبت او دمره مینه وا باغې معنی چې کوم احادیث موجود دي کتاب سے بیانول شروع کوم تر ماقام پورې به ختم نشي دمره احادیث دي صحابه کرام یو بل سره مینه کوونکو محبت کوونکو تراهم تبوینی دو رکعان رکو کوونکو سجدن سجده کوونکو یبتغون فضل من الله ورضوانا خدا سه حال کې چې دوی تلاش کوي د الله فضل او رضا داغه دا درم او سرلم صفت چې ده رکان سجدن دا د مخکنو صفاتونو دلایل دي ښا کافر باندې سخ ولې دي او دا غرانګي په یو بل کې رحم کوون کې ولې دي ځکه مزګزار دي معلومه دا شو چې مز هغه دي چې هغه ستاسو کې سختی پیدا کی په کافر باندې او ستاسو کې نرمي پیدا کی مؤمنانو سره نموز دا څه پکار دی چې تا کې دا کیفیت پیدا کی غوړې ښا ځکه الله بل ځکه فرمایي ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر فحشاء والمنکر نه مراد کافر باندې ترسیدل دي حربي کافر باندې موږ بتا دې نه منکې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دا اوس پغم صفت دی او نخې د دوی چې دینو فی وجوههم د دوی په مخونو کې من اثر السجود د وجه د نه خود سجدو کولونه معنی دا چې څوک زیات مزګزار نو مخ وینځي کنه نو مخه صفاح کاری څوک چې موز نه کینو داغه مخ بدرنګ گئی بس صورت ای موز کون کې چې دین هغه راز کې پنځه ځله مخ وینځي دا علامه شو چې مخې صفا د نمونځ کړي دي بعض علما لیکي چې سیما هم فی وجوه من اثر السجود دي کې اشاره صلات الليل ته مخکینو تراهم رکان سجدن فرضی منځونه اهتمام کوي اوس دلته کې الله کیفیت بدلی ښه د صلات الليل تذکرہ چې کوي په سیمه هم سره کوي ځکه کم سره چې تهجد موږ لپاسي داغه په چهره کې نورانیت وي پہچان کیږي چې د پابند تهجد موږ دی نشانه نه مراد څه نشانی ده سیماهم بعض علما لیکي چې مراد د نخ نه د آخرت نه خوي زکایتن مؤمن دی مسلمان دی پرز د قیامت نه خبر دی چې یوم تب یزوجه و تسود وجوه مخ به تک سپینوي او د سجدو اندامونه د او دس اندامونه دا پرز د قیامت پړک وي نو سیما هم فی وجوه من اثر سجود نمرات نخا د قیامت ته یو قول دا دی اکثر مفسرین فرمایي چې مراد د دینه د دنیا نه خدخه د آخرت نه خنه ده بیا په دې کې اختلاف دی چې د دنیا کومه نه خده امام زحاق رحم الله فرمایي چې د شب بیدارې په وجه باندې چهره به زړی زړی لګي ځکه خوب پوره شوی نه دی دا علامه دي چې د تعجب لپاسه درې حسن بصری رحم الله فرمایي چې مراد د دین ادا چې مریضان غوندې لګي او حال دا چې مریضان نه دي عبد الله ابن عباس فرمایي چې مراد د دینه نورانیت د چهرو دی چې دا مخ چې دی نو دا په نورانی نورانی لګي بعض علما لیکي چې مراد د دین عاجزی ده عاجز به ګرځي تکبر به پکې نه ښه دا خوې اکثر د مدرسې د طلباو وي چې تور ته ګور انتهائی عاجز به ګرځي تکبر نه پاک خلک یا تبلیغ نه لاړ شي وخو لګي حال ته عاجزي پیدا کیږي حضرت کریم فرمایي رضی الله تعالی عنهم چې سیماهم فی وجوههم مراد د دینم په تندو باندې چې دینو خاور ده ځکه د عاجزه او د فقر په وجه باندې خاور باندې سجده لګي د نماز سره نشته وین کپڑے و سره نشته چې هغه کته وړي او باغې باندې سجده ولګي په دې پوزه باندې خاور لګېدلې دا په دې تندې باندې خاور لګېدلې ده فی التورات پسې وقف دی بعض علماء لیکي په دې باندې جمله ختم شوه معنا دا چې کوم دا و صفاتونو دا توراتي صفاتونو دا اتم صفت اور پسې چې کوم صفاتونه انده انجیلی صفاتونه دي ښا یو قول دا داغه تیخ چې ښکار شنو کمزورې کنه دومره کمزورې چې کماشه بګینی کنه داغه سره خرابېږي داسې کمزوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اول دعوت شروع کو نو ډیر نازک حالاتو هر طرف نه خطر و لکه تیغ د زمکه نه چې راوځي نو هر طرف نه خطرې زمیدار پریشانی چرته ځای نشي ښه شپه ورته کې شوګری کوي ته خراب نشي نو او خاص کر پتا کې وخت کې بیان د حفاظت زیات ضرورت وي ښه چې پوره حفاظت وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تیغ ډیر حفاظت کړی تر دې ابوبکر صدیق مسلمان شو په دغه نازک وخت کې بیا ورو کې د عمر سے مسلمان شو بیا نور صحابه مسلمان دي بیا هجرت وشو مدینه منوره ته صحابه لاړل بیا ورو کېدا کېدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ته عمر عثمان غنی علی المرتضی دوته اقتدار ملاو شو یو خلافت قائم شو اوس دا غي هغه ونه چې دین هغه تناور ونه ده دا غي میوه چې د دنیا ګډ ګډ ترسيږي یوجب الزرع خوشاله زمیدار لران مسلمانان څومره طاقتور دي دی وخت سره او دا طاقت د اسلام چې دی دا په دې چې دینی خدمات عام دي مدارس دي خانقاهونه دي مرکزونه تبلیغیانو جهاد هم دي دا هر طرف نه مهنت شروع دی په دین باندې دا د حفاظت شو یوجب الزراع چې خوشاله زمیدار لره لیغیظ بهم الکفار چې غصه شي په سبب د دې کافران وعده کړ د الله کسانو سره چې ایمان راوړې دي دلیل په دې خبره باندې ګوره صرف په دې به جنت نه ملاوي چې ته صحابي بلکې ایمان براړي ښا عمل به د سنت مطابق کوي منهم کې من د تبعیض د پاره نه دی بلکې من بیانیه دی خاچ دا ټول صحابه دي مغفرتن د بخنه واجر عظیم او نو د ثواب لوی امام مالک رحمه الله د دې آیت مبارکه نه استدلال کړی دی به تکفیر الروافضی چې شیعاګان کافر دي الذين يبغضون الصحابه هغه شیعاګان چې هغه بغض کې صحابه سره ابن کثیر لیکي روح المانی هم لیکي ښه امام قرطبی رحم الله فرمایي فالصحابه كلهم عدول اولیاء الله صحابه ټول عادلو د الله اولیاء ښه امام قرطبی رحمه الله لیکي چې تمام صورت مدني دي مکی آیتونه دې صورت کې نشته دي د سورۃ المجادله نه رسته نازل شوه د 106 نمبر صورت ته او بیا تمام صورت محکم ده نه پکې ناسخ شته نه پکې منسوخ شته او بیا ربط مخکنی صورت سره په یوسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې دی او الزمهم کلمت التقوا شپږشتم آیات کې اوس دې صورت کې الله آداب بیانې متقیان ہوتا بل دا چې مخکې ویلو محمد رسول الله حالت کې عظمت د رسول الله اوس دې صورت کې الله رب العزت اصول د ادب ذکر کړي چې الله د رسول ادب کوي کني ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون تاسو اعمال به برباد شي تاسو ته پته نه بیا داوه د صورت چې دینو آداب به بیانېږي د معاشري د اصلاح د پاره او تنظیم د جماعت د پاره د دفع الاختلاف چې اختلاف ختم شي بیا خلاصه د صورت اتل سایتونه دي دوه رکوګانی دي تین سو تریتالیس د کلماتو تعداد دی او 1476 د حروف تعداد د تنویر المقباس لیکي بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو اول باب دی آیت نمبر 13 پوری ان الله علیم خبیر پوری د دې عنوان څه دی دعوت د اتحاد دې کې به و آداب الله ذکر کین او اصل مقصد به بګیدا چې مسلمانانو یو شي زکا که تاسو اختلاف کوئ نو کفر بداګه نه فایده حاصلې دعوت د اتحاد مطلب دا چې اجتناب وکړي د اختلاف نه اوله دب دا چې لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دوی مدب توقیر د نبی د امیر اطاعت کوي لا طرف واسواتکم درې مدب دا تحقیق الامور چې تا یو خبر راو رسی به تحقیق دا غي نشر مکو بلکې تحقیق وکړه یا ایو الذین آمنوا جاءکم فاسقون بنبأ یو ځای کې امیر مقررولو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نوم واغست د کاکا ابن معبد رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله غه مناسب دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اقرا ابن حابس نوم واغست چې هغه مناسب دی نو چونکی مجلس د نبی وو او دې رائے ورکولو کې आवाजونه اوچت شنه الله دا ابتدایي آیتونه راولېګل چې دا الله نه او دا الله د رسول نه مخ کې کېږي اختلاف مو پیدا کوه رائے ورګم اختلاف مو پیدا کوه یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو لا تقدمو مخکې کېږي بین ید الله و رسوله دا الله نه او دا الله د رسول نه دا لمنه ادب شوخه او دې ته لیکيږي بنیادی سبب د اتحاد ساسو اتحاد به پسر راځي د الله په کتاب باندې د رسول الله په حدیث باندې او خطاب چې کینو یا ایه الذین آمنو سره وایي هر ادب چې الله ذکر کوي اکثر آداب چې الله بیان کړی دي اول کې امنو ویل دي دا دې مقصد د پاره ګوره صرف د ایمان تقاضا دانه ده چې ته مسکه اسلام کې پورا داخل شې پورا پورا د ایمان تقاضا دا چې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله دا الله د حکم نه مخ کې کېږي او د رسول الله د حکم نه مخ کې کېږي دا الله حکم مخ کې کاو د رسول الله حکم مخ کې کاو بعض علماء لیکي چې لا تقدمو لازمی دي چې مخ کې کېږي بعض علماء لیکي لا تقدمو چې ده متعدی دي چې خپل رائے مخ کې کوي الله په کتاب باندې او د رسول الله په حدیث باندې درم کې سمواز چتول دي د توهین د پاره د مقصد د پاره چې د پیغمبر خبره سو ګوانوري نو دا توهین د پیغمبر دی دا قسم आवाज چتول چې دین دا بیا کفر دی دا بیا حرام کار دی ابن کثیر لیکي چې کله دا آیات راغی صحابه کرام چون کې منون کې خلکو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر سے بام دمر رو رو خبرې کولې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تاسو کو چې واله ک تاسو وې وا عمر تاسو وې تاسو به کو خاج تاسو وې دا توقیر د نبی وخه او ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ داغه आवाज ټول کی طبعا اوچتو نه حکور کې لاړ کې نه چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه محروم شلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر وخت نه کته تپوس یو کو ثابت نخکاری چاو یا رسول الله د آیات راغله دي هغه وی چې جهنم شلم زکه زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه محروم شلم زکه زما आवाज اوچته اوس د دې دویمه جملې تعلق چې دین واغه خطاب د نبی سره دی چې کله ته د الله نبی ته आवाज کینو دا سم وای لکه یو بل ته आवाज کوي چې جمیلا اے شاهد اے وقارام اے فلان کې اے فلان کې نه دا سه بنوای بلکې یا رسول الله وای یا نبی الله وای یا حبیب الله وای دا ادب الفاظ استعمال وای دا مو چې یا محمدو ولا تجروا له بالقول او په زور وینا مکوي غتا په شان د تیزي تیزي وینا په شان د تیز आवाज تاسو بازو کې بازو ته انت بتا اعمالکم سنا چې تباشي اعمال تاسو انتم لا تشرون تاسو ته پتني دا انت بتا اعمالکم دا علت دما قبل لخه بشارت ده صحابه کرامو ته یقینا کسان چې کته ساتي आवाजونه خپل د رسول الله په مجلس کې مراد دین ابو بکر صدیق او عمر صاحب دي ثابت ابن قیس دي تمام صحابه اولائک الذین دا کسان دي چې صاف کړی دی الله د دوزونه لپاره د تقوا امتحانات مان د صاف کولو امتحان کې اصل مقصد صفائی وی کنه د تقوا لپاره الله د دوزونه صفا کړی دي بریلیانو څخه ډیر بیا ادب دي بی پیغمبر راغله دی بیا هم چکی وباسي عید میلاد النبی کې د الله نبی راغله دی او بیا به دونه یو تن مستمخ کی کی او استا کس ډیر معظم دی ابو بکر صدیق نه د مقام چرته اوچت دی بشکا کسان ینادون کا چې چغي وباسي تا ته می ورا ان حجرات رسو د کوټو نه اکثر د دنیا لا یقلون کرن لري کما کلان دي خان باز ناپو خلق بو را بغله خدا الفاظ به چې یا محمد او خرج لینا محمد زمو خوا تراشه صبر نه مراد انتظار کول د الله د نبی د عظمت خیال ساتل وي او ناس وي او تا ته आवाज بالکل نه وکړي انتظار کړي چې ما سپخین مسلمه د الله نبی راوځي زبات د مسلې تپوسو کوم دا انتظار به دوله بهتر وکړي بغیر د تحقیق نه خبره مو قبلوا ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دا خبره چې د کس د پاره کافی ده چې د دروژن دی چې کومه خبره د دخلي تور رسیږي نو هغه په جواب بل ترسي نه دا څه باندې کوي بلکې تحقیق کوه تحقیق نورست بیا خبر رسوا معالم التنزیل کې د ام سلمہ رضی الله عنها روایت ده چې دا آیات نازل شوه د مبارک ولید ابن عقبہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګل او بنو المستلق ته چې تور شالتنا داونه زکات جمع کراله نو چونکه د ولید او د بنو المستلق آپس کې د زمانه د جاهلیت نان دشمنی و هغه ته پته ولګی دا بنو المستلق ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تن را لګلې دي د مقصد د باره چې موږ غل زکات ورکو نو هغه د ولید د استقبال د باره بار راوتل او توري ور سره وي استقبال د بار راوتل دلته چې ولید وکتل هغه ته چې دوی خو بار راوتی دی او توري ور سره دی معلومی کې زما د قتل پروګرام دوی جوړ کړی دی نو الته نه واپس لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه چې هغه هو د زکات نه انکار کړی دی هغه مال زکات رانه کول کې زما د قتل پروګرام بار تراوتی نو ګور هغه په یو نیت راوتیو او د دې بل منسوبه واغسته سرګن دلیل په دې خبره چې صحابه علم الغیب نه دي ښه چې کومه خبره پټي هغه نه صحابه نه خبردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر چې ولید راغې رضی الله تعالی عنہ دا کیسه بیان کړه نو الدا هم شکیش ده چې کس خو راغلی و فورا واپس لاړ دا سوجه ده او ته دا پته نه چې ولید دی نظر او کې څه کسان راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ته یا رسول الله تاسو کرا لګلو موږ داغه د استقبال لپار راوتیو او هغه واپس لاړ موږ نه سوا نه غستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې تسلی ونشو خالد بن ولید راو غوښته او ورته وی فرمایل چې ته حمله وکړه حمله وکړه په بنو المستلق باندې لیکن انتظار کوا ما سوتن خالد بن ولید راغی بلکې ما خام راغی د ماخام بانګي واورید ماستن بانګي واورید سار بانګي هم واورید او هغه زکات خالد لور ک خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ زکات راړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر هغه یا رسول الله ما خو کی سره سر خیر وکړ الله د آیات راولې یا ایو الذین آمنو اے مومنان ان جاءکم فاسقون کراوډی تاسو یو به اعتماد کسب نه بین یو خبر اعتراض واردی کی چې صحابه خو ټول عادلان دي الله څنګه ولی تفاسق وی مختلف جوابات مفسرین لیکي خازن لیکي چې په لفظ د قیل سره فرمایي چې آیات عام دي خان او په ولید باندې بدګماني نه ده پکار رضی الله تعالی عنہ باندې ابن کثیر البدایه کې لیکي چې د دې روایت په صحت باندې الله خبردار دی چې واقعي دا روایت صحیح دی او کنه دی صحیح ځکه دې روایت چې سند متصل نه دی په دغه بنیاد علامه ابن عربي رحمه الله په العواصم کې دې حدیث تعلیق کړی دی خان دا حدیث چې نو درجه د صحت نه دی رسیدلې چې ولید باندې جرح وشي او دویم دریم دا کې چر دا حدیث صحیح شي خپل په زمانه دا د ولید اجتهاد دی خپل او سلم دا چې صاحب کرام خو معصوم نه دي کنه البته محفوظ دي د ګناهونو صاحب کرام نو ګناهونه سرزت شوی دي بیا توبه وکړي د الله معاف کړي صحابه کرام ډیر لوی خلک دي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي زما صحابو ته کنزل مکوي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه متفق علیه روایت ته کې یو غیر صحابي د غرم رسونه خرچه کی د غرم رسونه ورکی صدقه وکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زما صحابي جو متان یا نیم متوم نشي رسیدي ښا زما صحابه دومره مخلص دي او دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغ وخت کې ویلو چې کله د ابن عوف او د خالد بن ولید په درمیان کې څه اختلاف راغلی وخه د بیا اغیار د هغه نه फायदा حاصلوله کافر منافقین نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث وی او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی ور نشي رسېده هغه مسلمان ته چې زی لیدلم او یا زما صحابي لیدلې ښه هغه تور نشي رسیدي بل روایت کې راځي ابو ابو برده رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان نجوم امانه للسماء ستوري چې دینو دا سبب د امن د اسمان دی وانا امانه لاصحابي او زه چې د سبب د امن هم لپاره د صحابه او اصحاب امنه لامتی او زما صحابه چې دین هغه سبب د امن دي زما د امت د پاره فاذا ذهب اصحابي کله چې زما صحابه لاړل د دنیا نه بیا برازي بیا برازي هغه عذاب چې دوسر وعده شوی دی اول حدیث کې راځي مشکات کې روایت ته رسول الله فرمایي اصحابي کن نجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم زما صحابه په شان دستور دي لکه څنګه اسمان په سور خوبصورت لګي دا زما دینم په صحابه خوبصورت لګي ښه دا حدیث د مشکات ته نور کتابونو راوړی دی لیکن دا حدیث موضوعی دی ښا ضعیف ورتار چا ویل دي ابن حجر اسقلانی رحمه الله شافعی محدث دی 852 هجری کې دی وفات دی په دې حدیث باندې هغه طویل بحث کړی دی طویل بحث او ابن حزم رحمه الله لیکي چې دا حدیث موضوعی دی او باطل دی امام بهقی رحم الله دی حدیث متعلق فرمایي چې دا حدیث چې ده نو روایت اعتبار سره صحیح نه دی البته دې حدیث بعضی الفاظ دا چې دي چې هغه په نور احادیثو کې موجود دي لہذا معنا اعتبار سره حدیث وی صحیح دی اگر چې الفاظ اعتبار سره حدیث صحیح نه دی موضوعی دی یا ضعیف ورتار چا ویل دي فتبینو نو تحقیق کوي لټون کوي ان تصيبو قوما بجهاله اسنا چور سوي تاسو تکلیف یو قوم ته پنا خبره سره نشیب تاسو په خپل کړو باندې خپېمانان وعلم ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من امر لانتم پوښه یقینا تاسو کې تاسو کې د الله رسول دی کچره تاسو تابع شي د الله رسول په ډیرو کارونو کې نو تکلیف کې بشای تاسو لعنتم تاسو په تکلیف کې شئ ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله ما هوکړه تاسو ته ایمان او خسته کړه تاسو بزرګو کې وکړ را او بد ښکارا کړه تاسو ته کفر او ګناهونه کول او نافرمانی کول دا سه کسان خاص دو کامیابی منتون کې دي الله کریم دلته کیو فرمایل ولکن الله حبب الیکم الايمان عظمت د صحابي الله ذکر کې خاص کر د ولید رضی الله تعالی عنہ ځکه په لفظ د فاسق سره چې نو شوبه پیدا شو کنه الله دا عظمت ذکر کو ولکن الله حبب الیکم الايمان الله ایمان ساسو بزرونو کې محبوب کړي دي فضل من الله ونعمه د وجه د فضل د الله نه او د وجه د نعمت د الله نه الله په دې حکمتونو والا مؤمنانو په درمیان کې اختلاف پیدا شي نو بیا هر کله چې اختلاف راغی نو تبا طرفداري نه کې چې ته یو طرف ته شي بلکې د اصلاح کوشش کوه چې دا دواړه مؤمنان یو ځای کخه کې چردا دوډلې د مؤمنانو نه جنگو کې دروغ را ولې تاسو داغو په درمیان کې که زیاتیو کې یو ډله په بلې باندې نو جنگو کې هغه ډله سره تبغي څنګه زیاتې کې حتا تفیع الى امر الله تر دې چې سوري تشي تفیع اصل کې لیکيږي واپس کېدو ته مالفه تا چې مالفه ویل کېږي په دغه بنیاد اصل ته واپس شو کنه او فه او زوالم تاسو په جندل دی فقہی کتابونو کې حال تم سورې کنه حتا تفیا تر دې چې وګرځي اله امر الله دا الله امر ته دا الله امر ته واپس کېدل دي کې سورې دي معنا دا چې ګرمي راغلی و اختلاف په جبان دوه مؤمنانو کې فرقواریت راغې سخت گرمایش پیدا شو الله وی طرفداري بنه کې چې ته یو طرف تشي دوه طرفونو ته مؤمنان دي دا یو ځای کا کوشش وکړه د مقصد د باره چې شجرات ختم شي صحابه کرامو په درمیان کې عظیم اختلاف راغلی و جنگي سفین چې شو پای باندې بیا بدايه وګوره بلې غار ته صحابه او داغو په درمیان کې اختلاف د ختمولو کوشش وکاو فإن فات که واپس شوا ظالم ډله د ظلم نه فاصلحوا بينهما نصلح را ولید دو په درمیان کې په انصاف او اقسطو همیشه انصاف کوي ولذک ان الله يحب المقسطين انصاف کوون کې الله پسند کوي انما المؤمنون الا الدما قبل بشک مؤمنان ټول چې د اخوتن جمع دا خوندخه رونه رونه دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان د مسلمان رور دی ښه نه به ظلم کوي او نه ظلم تاواله کوي بخاری کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه الله رب العزت د بندا په مدد کې وي تر څو پورې چې بندا خپل ضرور په مدد کې وي ښه دته لیکيږي جزاء من جنس العمل ته مدد کوي نو تاسو مدد کوي کدا واړ چې ما سره مدد وشي ته مظلوم ور سره مدد وکړه اول حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب کله چې یو مسلمان بل مسلمان د پاره دعا وغواړي پیشیشه چاغه بیا خبر نه دی نو فرشتي د لپاره دعاګانې غواړي دام جزاء من جنس العمل دا ټول احادیث دلالت پر ورولې باندې کوي چې مسلمان باندې مسلمان روغ وي اگر چې قومونو کې اختلاف دی اگر چې چهرو کې اختلاف دی ملکونو کې اختلاف دی لیکن دا ایمان سبب د محبت دی په دا وجه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انصح العباد للعباد الملائکه د بندګانو زیات خیر خوان چې دي نو هغه ملائک دي الان کې ملائک د نور نه پیدا دي او انسانان د خور نه پیدا دي جنسیت کې اختلاف دی لیکن دلته کې اتحاد چې دین هغه د ایمان اتحاد دی یا ایو الذین آمنوا لا یسخر و خامخ کی پات شو فاصلحوا بین اخویکم نو صلح کوي په مې ضرورن خپلو کې ابن کثیر لیکي اخویکم نه مراد ها غرونه دي چې دا واپس کې جنگ راغلي دي واتقوا الله ويرګه د الله نه پاغه درو آداب کې علماء دې ادب دا لا اسخر قوم مسخره دې نه کې یو قوم د ناری نو من قوم بل قوم سره عسى ان يكونوا خيرا منهم کې دې شي چې چا سره دې مسخره کې هغه دونه بهتر وي ا قوم جنت تلار شي او دا جهنمی وي سپته لګي دیو جن الله فرمای مسخره باندې کوي خندا باندې کوي ولا نساء من نساء قومن کې زنانه داخلي وي الله دوباره نساء نو وي دا دې مقصد د باریا سینه چې زنانه وي چې دا خطاب نارینه سره دی لہذا موږ لپاره خندا او مسخره جایز ده الله فرمایي نه نه ولا نساء زنانا من نساء نور زنانو سره زمون په قرات کې دواړو زینو کې عصا عصا ده خان برم عصا ده کتم عصا ده دوبی ابن کام رضی الله تعالی په قرات کې برا عصاو ده عصاو او کله چې دینو عاصی نه دی ولا تلمزوا انفسکم دویم ادب دی تان ملګوي په خپل ځانونو باندې اعتراض واردی کې څوک خپل بزان باندې تان لګي وسرین لګي چې مراد د دین هم جنس دي خان لأن المؤمنین كنفس واحده ځکه تمام مؤمنان چې دغه په شان د یو نفس دي چې بل باندې ته تان لګې نو دا د پزان باندې تان لګوخه او یا الله کریم چې انفسکم وی دا په اعتبار د انجام هغه دا چې ته تان لګې په بل باندې نو هغه په تامه نه تان لګو شروع تا کړی وکنه نو تا خپل بزان باندې تا نه لګو اکه الله بل ځکه فرمایي وین ساتم فلها ومن ظل فانما يذل عليها ولا تنابزوا بالالقاب او مې یاد وای یو بل په بدو نمونو یو بل ته بد نمونه ماخلای خسته نمونه اخلي ولا تنابزو دې کې اشتراک د جانبینو نه دی ښه معنا دا چې ته هغه په بدنوم یادې نو هغه به تا په بدنوم باندې یادې کنه نو ولې بنیاد د بدای یک دی بعض علماء لیکي چې بل القاب نه مراد بل ته يهودي ویل بل ته يهودي مو وایي یا بل ته نصرانی وای یا بل ته منافق وای یا فاسق وای یا ته کافر وای او یا بل ته خنزیر وای ته یا ورته خر وای داسې القاب باندې یو بل مې یاد وای بیسل اسم الفسوق بعد الايمان بد دینم د فسق پس ایمان نه دا اخیری ادب سره لګی ښه بند نوم د فسق پس د ایمان نه معنی دا چې یو مؤمن دی تور ته فاسق وایي هو سبوري هغه مؤمنو جماعت تزي د موز اهتمام کې jihad ل روان دي او ته تور ته فاسق وایي د ایمان نرو ستا غلط نوم کېخه یو توجیه ده دیمه توجیه دا چې تاغه تفاسق وي تا داغه د ایمان انکار وکړ کنه د ایمان انکار کول فسق دی او کفر دی ته فاسق شوی په دغه وجه حدیث کې راځي بخاری کې روایت دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن بل مؤمن تفاسق وایي یا ورته کافر وایي یا مخ واقعي هغه کافر یا فاسق وي دا غلا کپ په ځای ولګید کچر هغه فاسق یا کافر نو دا الله کا بغنه واپس شو په دوه لګید ښه ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون او چا چې توبه نو وکړنه دا کسان دي ظالمان یا ایه ومن لم یتوب دې کې ترغیب دی ویون کی ته چې توبه او باستا مسلمان ته فاسق ویل دي یا ترغیب دی هغه چاته چې چاته ویل کیږي فاسق نو فاسق چې ورته ویل کیږي نو کې دې شي هغه کې فسق موجودو کنه دیو جن دی ورته فاسق وایي هغه توبه وباسي ان بعض الظن یقینا بعض ګمانونه اسم ګناوی او کوم ګمان دی چې الله باندې بدګماني کوي دیو جن علماء لیکي چې ځان په درې قسمه دي یو قسم ځان دی چې هغه ته ځان نه حرام ویل کیږي دا هغه ګمان دی چې دې په الله باندې بدګمانه دی ښا او په دې بدګمانه کې هر کافر مبتلا دی ځکه هو کلمه نه وای کنه او نه اسلام قبلې دې بدګمانه دې په الله باندې کزه کلمه وایم زه مسلمان سم نو جنت ته بلار شم دویم قسم ځوان دې چاغه تزوان نه مکروه ویل کی درېم قسم ځوان دی چې هغه د ځوان نه واجب ویل کی څه تفصیل مخکې ما تاسو ته ځای کې ویلو ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا بشکا باز ګمانونه ګناه دي ولا تجسسو متعالاش کوي عیبونه د یو بل ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دین کی باج تاسو نه د بازو الله دې دوه نمونه کوي ايحب احدكم ايا پسند کوي او تن تاسو کې یا کول چوکري لحما فيه وخا ضرور خپل میتن په داسې حال کې چې مړوي فکرهتمو الله عباد غنئ دا خبروم بد ده کنه چې هغه ژوندې دی او ته دا غیبت کوي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر دوه کسان راغلل ورته وی فرمایل چې تاسو غوخه خړلې ده هو یا رسول الله مونږ غوخه نه ده خړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د فلان کو فلان کو غیبت کړی دی خان دومره خطرناک جرم دی د بل غیبت کول زکه کې یو تن کې عیب موجود دی او ته په عیب یادې نو دغه تغیبت ویل کیږي حدیث کې راځي صحابه تبوسو کې یا رسول الله تن کې عیب موجود یو مونږه بیانون دا به عیب وي دا به غیبت کې داخل وي پیغمبر فرمایل دا کې ته غیبت ویل کیږي یو تن کې عیب موجود نه او ته یادای دا هوتا باغمنه تهمت لګاو اتحاد ته نقصان څه شي رسي نسب پرستی زه خو قریشی ما زه عربی ما زه دایم زه دایم الله دلته کې یا ایه الناس سره خطاب کیخه دلته الله یا ایه الذین آمنو نوې مخکې آداب چې څومره ټول یا ایه الذین آمنو سره یا ایه الناس تمام خلق انا خلقناکم یقینا پیدا کړی موږ تاسو من ذکرین و انسان د یو نارینه نه او د یو زنانه نه یو قول دا چې مراد د دین آدم علی السلام بیبي بی حوا دی یو قول دا دی دیم قول دا من ذکرین و انسان هر مور خپلار هر یو سړی چې دی هغه عربي دی او هغه عجمي دی د مور خپلار نه پیدا د اسمان نه دی را ورزیدلې ښا نه فرشتي راوړې دي دا باندې چې زه عالم زه عالم چې زه دایم او زه دایم زه عربي مو زه قریشي مو بعض علماء لیکي چې دایت نازل شوه بار ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ هم خطو چاول زین ورکو نو او چا چې زین ورکو ثابت هغه ته غوسه شو زه دې پیژنم ته د فلان کای زوی مور نوم ولا واغست نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من ذاکر فلانتن دا څوک دی د فلان کی مور زوتی ثابت وی انا یا رسول الله زیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انظر وجه القوم د مخونو ته وګورم ثابتو قتل بیا ایت دا پدې کې څه اختلاف څه اختلاف کاریږي یها یا رسول الله کاریږي څوک تور دی او څوک سپین دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ګوره یاد ساته په دې معنی ګوره فضیلت نه دی چې څوک تور دی او څوک سپین دی فضیلت ګوره په تقوا باندې دی ښا الله د آیات راولېګو ان خلقناکم من ذکر و انثى دیوې نطفه نه پیدای دیو مور خپلار نه پیدای بیا د فخر په کې صفاتش نه او سره وای زجر منافقین ته ولسم آیات کې زجر د منافقین ته د لسم آیات کې بیا بیانېږي مسله د توحید قالت العرب وی باندچان آمنا چې موږ ایمان راوړې دی او ای زمانه وی لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړې ولکن قولوا اسلمنا لیکن دا وای چې موږ اسلام راوړې دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دې آیت مبارکه نه استدلال کوي چې ایمان او اسلام غیر غیر دي خان ځکه هغه ځان له ایمان ثابتې او الله داونه د ایمان نفي کوي او اسلام ورله ثابتې دا دلیل دی په دې خبره باندې چې ایمان او اسلام د یو بل نه غیر غیر دي ښه ځکه یو ځای کې د اسلام نفي کول د ایمان نفي کول اسلام ثابتول دا سرګن دلالت په تباین باندې کوي ښه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې مفهوم اعتبار سره د اسلام او د ایمان په درمیان کې نسبت د تباین دی ښه لکه حیوان او شجر د حیوان او د شجر په درمیان کې نسبت د تباین دی کنه حیوان شجر نه دی او شجر چې دی حیوان نه دی دغه رنګ ایمان اسلام نه دی او اسلام ایمان نه دی او دا تباین چې د ایمان او د اسلام په درمیان کې دا مفهوم اعتبار سره دی مفهوم او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استدلال د آیات کریمه نه کوي چې عرب وي مون ایمان راوړی دی الله داونه ایمان نفي کوي او اسلام ورله ثابتوي کچرته ایمان او اسلام یو وي بیا خو په نفي د ایمان سره نفي د اسلام هم کېده کنه بیا ول اسلام څنګه ثابت دی دا د امام صاحب دلیل دی چې مفهوم اعتبار سره ایمان او اسلام په درمیان کې تباین دی او دویم وجود اعتبار سره امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې وجود اعتبار سره د ایمان او د اسلام په درمیان کې عموم خصوص من وجه نسبت دی عموم خصوص من وجه نسبت دې ته لیکيږي چې دوه کلمتين دي په دې کې دی هر یو اطلاق چې دی د بلې کلمې په بعض افراد باندې کیږي په کل افراد باندې نه کیږي ښا داغي مثال لکه حیوان او ابیض لکه حیوان او ابیض حیوان د خو ابیض نه دی یا حیوان دی او ابیض هم دی کنه نو بیا دې درې صورتونه شو او درې صورتونه حقیقت کې درې مادي دي ښه عموم خصوص من وجه یو ماده چې دین هغه اجتماعي ماده ده او دو ماده چې دین هغه افتراقی افتراقی وي اجتماعي ماده مطلب دا چې مؤمن هم دی او مسلم هم دی لکه ابوبکر صدیق لکه او عمر بن الخطاب عثمان غنی علی المرتضام او ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنهم دا صحابه ایمان موجود دی اسلام موجود دی او دویم دا چې صرف اسلام موجود دی ایمان نشته دی لکه دا عرب شله بنو اسلم مراد دي بنو اشجع مسلمانان وو مؤمنان نو خو او دریم دا چې ایمان موجود وي او اسلام نه موجود لکه سورته فتح کې ما تاسو ته وی چې مکه کې بعض مؤمنان وو او اسلام نو راوړي لانهم کتموا ایمانهم لزعفهم لانهم کتموا اسلامهم اسلام پټ کړو ښا ایمان راوړې او اسلام پټ کړو لزو فهم دالته ایمان موجود او اسلام نو موجود کمزوري وکړه په دا وجه دا مستقل دریم حکمت او د جنگ بندای چې صلح حدیبیه وشو نو په اعتبار د مفهوم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې اسلام او ایمان په درمیان کې تباین دی او په اعتبار د وجود چې د اسلام او د ایمان په درمیان کې عموم خصوص من وجه نسبت ده قالت العرب وی باندې چان امام صدی فرمایي چې مراد د دینه بنو اسلم دی بنو اسجا دی بنو غفار دی چې هغه خپل د نفس د حفاظت د پاره کلمه ویلې و صرف چې موږ باندې د پیغمبر تور اون نه لګي نور حقیقت کې مؤمنان نو ها او سوی امن نامون ایمان راوړې دي قل وای زمان نبی لم تو منو تاسو ایمان نه راوړې ولیکن قولو لیکن دا وای چې مونږ ځان بچ کړي دي ستاسو تورینه ولما يدخل الايمان في قلوبكم الا الدما قبل او تر اوسه پوری داخل شې نه د محبت د ایمان په قلوبکم ساسو بزرونو کې معلومیږي مرکز د ایمان چې دین هغه زړه دی ښا هغه څه دی زړه دی زار شم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه هغه د دې آیت کریمه نه استدلال کې چې ایمان صرف تصدیق قلبي ته ویل کیږي ښا د امام صاحب استدلال د قران نه دی په دې مسلې باندې ګوره هغه باندې بیا فتوی ولګي چې د مرجی دي او خاص کر عربو بدنام کړي محسود فی الزمان وخه امام اعظم ابو حنیفه ایواز هغه مقصود محسود فی الزمان نه دی بلکې داغه مقلدین هغه پر ستلون کې خلق او سرم بیا حسد کی خاص کر احناف سره او بیا حنافو کې د پنځپیر شیخ رحم الله شیخ طاهر هغه سره ډیر حسد شوی دی او په دې دور کې د اشاعت علما سره زیات حسد کی کومه فتوا په امام صاحب لګیدلې وا چې د مرجی دی دا څه فتوی په اشاعت والو باندې لګی چې دا معتزله دي لیکن کله چې ډونګه مطالعه او کې ډونګه مطالعه بیا خبردار شي چې واقعي خبره براکستخه زما یو ملګری هغه په ډېری فتوی لګولې په شاعت علما باندې دودا دی دودا دی بیا ما هغه څه کتابونه ورکړم دي کتابونو مطالعه وکړه چې دا کتابونه هغه مطالعه وکړم بیا به همیشه هغه توبه وکړه چې زما لوی بدګماني په دې علماو باندې ما مطالعه وکړه زه خبردار شوم دا هوایی خبري هوایی چې دوی دا دی او دوی دا دی او دوی دا دی چې کته کله کې نه د شاعت علماو سره او هغه تا حقایق بیان کړي تا ته پته ولګي چې واقعي اصل احناف خدا دي کله سماع موتا مسله اخلي د احناف قانون دی چې مړی نه اوري د امام سره مذهب دی اشاعت علماء هم دغه فرمایي چې مړی نه اوري مسله د حیات الانبیاء ده اصل کتابونه ګورا د احناف مذهب دی چې انبیاء په برزخ کې ژوند دي حالت چې کوم کوم زندگی ده نو هغه برزخی زندگی ده هغه دنیوي نه ده نه مثل دنیوي ده اشاعت علماء پتہ کې روان دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د آیت کریمه نه داوم استدلال کوي چې ایمان تصدیق قلبي ته ویل کی او الله فرمای ولما يدخل الايمان في قلوبكم معلومه دا شو چې مرکز د ایمان چې نو هغه زړه دی ښا زړه او یوازې دا آیات نه دی چې امام صاحب د دین استدلال کوي بلکې الله بل ځکه فرمایي وقلبه مطمئن بالایمان زړه مطمئن بالایمان دی تصدیق قلبي موجود دی کړ او بل ځکه الله فرمایي ولم تؤمن قلوبهم د دوزونو ایمان نه دی راوړی او حدیث د جبرائیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل فرمایل اخبرني عن الايمان جبرائیل وی چې مال خبر راکړه د ایمان مبارک یم قال ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله آیه کوم اشاره چې مرکز د ایمان زړه دی ښا بیا اعتراض ورلېږي چې امام سه وایي چې مرکز د ایمان زړه دی بیا ولې مونږ کلمه وایو بیا ولې مونږ منځونه کوو بیا ولې روزي نیو زکاتونه ورکو حج کوو جواب دا دی چې دنیوي احکام د جاری کولو لپاره چې معاشره کې ته مؤمن ګڼل کېږي ناغل عالمي په کار دي کنه چې خلک در باندې سلام اچي خلک دې سیک نه غني کافر هندو دې نه غني اگر چې ستاسو ځل کې ایمان موجود دی نو د دنیا د احکاماتو د جاری کولو د پاره اقرار لسانی ضروری دی بیا عمل بالارکان هم بیا پکار دی نو هغه ته بیا اسلام ویل کی وان تطیع الله ورسوله که تاسو تابعداریو کې د الله په پټه ورسوله د الله د رسول لا یلدکم من اعمالکم شیئا نه به کومي الله تاسو د اعمال نسی شي د اطاعت په جمانځه ظاهر کوم مؤمنان مسلمانان یې کړه په پټه مؤمنان او په ظاهر کې مسلمانان یې اطاعت موجود دی بشک الله بخنه کون کې درهم کون کې دي انما المؤمنون الذين امنوا بشکا کامل مؤمنان آ کسان دي چې ایمان راوړ دي په الله باندې د الله پر رسول باندې بیا شک نه دی کړی ها او جهاد کړی دی په مالونو په نفسونو فی سبیل الله په لار د الله کې دا کسان دي رښتینی قلت علمون الله بدینکم وایا زمانه بیا تاسو خبر ورکوي الله لام په خپل دین باندې بنو اسد مراد دي والله یعلم ما فی السماوات الله عالم دې په سيزونو په چبا اسمانونو کې دی او چې بزمکه کې دی الله پار سمانی پوه دی یمنون علیک ان اسلمو زباتنه کې دوی پتا منی چې دوی اسلام راوړې دي او زمان نبی مز باته په ما من خپل اسلام بر الله یمنو علیکم بلکې زباتنه کې الله پتا سمانی چې تاسو له هدایت درکړې دي د ایمان ان کنتم صادقین کې رښتینی بشک الله په دې په پټو خبرو د اسمانونو او د زمکو الله ګوري هغه چې تاسو کوي بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقران المجید دې سورته د سورته قاف ویل کېږي روح المانی لیکي چې دې صورت دا صورت باسقات هم ویل کیږي ښا ځکه لفظ د باسقات دې صورت کې راغلی لفظ د قاف هم راغلی دی او لفظ د باسقات لسم آیات کې راغلی دی د سورته مرسلات نه رسته نازل شوه د 34 نمبر سورته د کلها مکیه فی قول الحسن و اکرمه تمام سورته مکی ده مدینی آیتونه پکې نشتی ابن عباس سے فرمایي چې تمام سورته مکی ده ما سیوا د یو آیت نه چې هغه آیت نمبر 38 دی هغه مدنی دی او بیا د فقهاو چې کوم تقسیم دی هغه فرمایي چې د دې صورت نه چې د باب رابع شروع کیږي د پورا قران باب رابع امام سے فرمایي چې په دې کې بیا شروع صورت چې د صورت قاف ته خم سورت قاف دے زاریات دے سورت تور دے او سورت نجم دا سرور سورتونه چې انده باب رابع کې دي او دې ته بیا مفصلات ویل کېږي خام مفصلات د احناف په نسبت باندې مفصلات د کلمنه صورت کې د سورته قاف دی او د شوافیو په نسبت باندې مفصلات کې لمنه سورۃ سورۃ حجرات دي ربط د دې ما قبل سره په یو سو وجوه دي اول دا چې مخکنی صورت کې الله دا بیان کړو اوس دې صورت کې الله د متقینو شان بیانې چې دوی به جنت ته ځي داوند صورت اثبات د قیامت به کې کذالک الخروج سره بیا خلاصه د صورت درې رکوګانې وي 45 آیاتونه دي تین سو ستاون د کلماتو تعداد دی او 1494 د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو اول باب آیت نمبر 15 پورې دی دویم باب تر اخر د سورته پوری وي قاف القران المجید الله علم دې مراد دې حروف او بیا لفظ د قاف چې دې د دې مناسبت قران کې قاف سره دی ښا الله یې قسم دې زما په قران باندې چې د بزرګي والدې جواب قسم چې دین هغه تاکیدن حذف دی اکثر علما دا غلي کی هغه دا چې ضرور تاسو به پورته کیږئ پرز د قیامت یا جواب قسم دا عقاب القران المجید ما امن کفار مکه بمحمد او بعض علما لیکي چې بلا جبو انجام دا جواب قسم دی او بل په معنا د قد دی ښا قد جبو انجام منذر منهم بلا جبو انجام بلکې تعجب کړي دي کافرو په دې وجہ چې راغی ورته ير ور کون کې منهم د دونا دا منهم د دونا راتلل چې بشر دی ښا دا سبب د تعجب دی فقال کافرون تفصیل د تعجب وای کافران خلق هاذا دا محمد شیون عجیب هاذا کی اشاره باسته ده یا نماس ترابن ایا موږ خاوري پورته کیږو چې موږ کله خاورو سره خاوري شو ذالک رجم بعید دا واپس کول بعید نه نقلی دا خدا عقل نه لري دي خاوري بسنګ پورته کی وعندنا کتاب حفیظ اور موږ سره د کتاب حفاظت کوونکې د اعمالو لوح محفوظ مراد ده یا کتاب نه مراد عمل نامه ده حفیظ معنی دا چې د شیطانانو تر رسای نه محفوظ دي ښا شیطانان ورته رسای نشي کول نه ورته جنات کول شي آیات کې منهم راغلي دي علماء لیکي چې منهم کې من د تبعیض د پاره دي ښا اشاره کوي د خبره ته چې هر مړی زمکه نو خوري ها بعض انسانان مراد دي ځکه بعض انسانان به کامل محفوظ وي په قبر کې لکه د انبیاء او جسی دي د حافظانو جسی دي او د شهیدانو جسی دي دا به بالکل محفوظي اولیاء او جسی دي د انبیاء او جسی خو بالکل محفوظ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کریم پس مکه باندې دام بیا او جوسه حرام کړی ده چې زمکه دام بیا او جوسه وکړي څنګه چې وفات شو اخ کسي جوسه محفوظ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه کې هو حیات دنیوي نه دی ښا حیات برزخی دی زکا برزخی حیات چې دا غ ډیر اعلی دی ډیر عمده دی د دنیا حیات خو دا خو تکلیفونو نه ډک حیات دی او دا حیات چې کوم دینو دې ته ویل کېږي حیات د امتحان منځونه دی روزه دا زکات او حج دا اعمال دی په دې کې او هغه حیات چې کوم دینو هغه حیات د ثواب دی هغه حیات الامتحان نه دی د څنګه د هغه حیات تشبیه دنیا حیات سره ورکه چې دوړو کې فرق دی زمین او اسمان فرق دی او بل دا کته وای چې مثل دنیا وی دی دا هو ته تشبیه لومبړي سره ورکه لکه زم چې زید بهادر دی پشان د لومبړي نو تشبیه خود ادنا اعلی سره ورکول کېږي نه دا چې ته د اعلی ادنا سره تشبیه ورکې حیات برزخیه هو اعلی دی او حیات دنیویه خو ادنا دی د اعلی تشبیه ته څنګه ادنا سره ورکې د ادنا تشبیه چا سره ورکول کېږي اعلی سره ورکول کېږي الله منهم وبخا منهم کی اشاره طبيعي صدا چې بعض انسانان به پوره محفوظ وي په قبرونو کې داو جوسی به محفوظ وي ښا نو په دې کې سره فارس چې انبیا دي او بیا په انبیاو کې سره فارس چې خاتم الانبیا دي چې داو جوسا بالکلیه محفوظ ده په قبر کې وعندنا کتاب حفیظ او یا منهم کی اشاره دی خبرې ته چې بعض انسانان بجوندي او قیامت به قائم شي ښه دیو جن منهم ویخه په دغه بنیاد امام بغوی رحم الله معنا کوي امام صدیق قول نقل کوي مظهری هم نقل کوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى مونږ پوجو پاغا انسانانو باندې چې پاغو بمن پاغو بمر ګرازي او قیامت به قائم کیږي په داسې حال کې چې دوی بمړني او باز به داسې چې ژوندۍ وي او اسرافیل علیه السلام په پوکې وکي تاسو ورای یا منهم کې تبعیض د بدن مراد دی خان دویم آیات کې اضراب اولو په لفظ د بل سره او زل دکې اضراب ثانی دی د تعجب نرستو په تکذیب کې مبتلا شلخه او دا ترقی ده دا صدا ترقی ورپسې او بیا بل راځي ښا پنځم آیات کې بل هم فی نفس من خلق جدید بل کذبو بلکې دو تکذیب کړي د قیامت کنه چې ورته راغې دو دي په شک کې فی امر مریج امر مریج مراد دې نه چې دینو ګډ وډ کار یا امر مریج امر فاسدین کله به ورته سوي کله به ورته سوي جبه ټکاو نه وخه په امر د پیغمبر کې او مریج اصل کې لکه اختلاط ته لکه مرج البحرین یلتقیان یو ځای روان دي ابو هرره سے فرمایي چې مریج ایمان د فاسد دي ابن عباس سے فرمایي چې مریج ایمان د منکر دي د اسمان ما پیدا کړې تا نشم پیدا کولې ولرد مددنا عظم کرا خلې مونږه او بیا منډلې دې مونږ فیا په دې کې رواسي مضبوط ورونه وان بتنا فیا من کل زوج بهیج او زرغونو مونږ په دې کې هر قسم بوټي تازه تازه خوراک د پاره تازه سفر د پاره تازه تفسیرتن د پاره د پوي و ذکر او د پاره د یاد اش لكل عبد منيب لګ پاره د هر بنده عبدن کی اشاره چې تکبر نه پاک وي منيب کی اشاره چې د زید او د عناد نه پاک وي د عبرت تخلیقه د معرفت د الله کول شي کذالک الخروج دغه ساسو پیدایش دی خان رزقا للعباد او بره ویلی و ذکر لكل عبد منیب نو تفسیرتا و ذکر سره الله عبد منیب ذکر کو او دلته کې الله فقط عباد وي خان ځکه مخکې تفسیرتن ویلو نو تفسیرتن د بار عبدیت او انابت دواړه ضروری دي ښا او رزق چې دینو دا خو هر څه لیکي کابو جهل دی او کابو بکر صدیق دی که موسی علی السلام دی او که فرعون دی هر یو سره رزق خوري کنه کذبت قبلهم تکذیب کړو په خانو قوم دنو علی السلام او اصحاب الرس یو کوي والا بعض علماء لیکي چې مراد د دینه باقی مانده قوم د سمودیانو دی خان امام بغوی رحم الله دغه له ترجیح ورکړي چې کله قومي سمود تبا شو نو 4000 کسانو ایمان راوړل په صالح علی السلام باندې نو دوی یو طرف ته بوتل حالت کې کوی او نوال ته آباد شو د ګدار انسان کوشش دی چې ابوزه کې آبادی ځان خان نال دغه بیا صالح علی السلام وفات شو نن سباګه ته حضر موت ویل کیخه دا قوم د صالح علی السلام چې دینو دا اصحاب الرسول ذکر رس اصل کې لکه کی زوړ کوی ته چې ډیر نه چوټ شوی ډیر خلکو ته وبس کلی وی او پکې تازه تازه اوبه راځي پخانه کویو امام بغوی رحم الله فرمایي چې اصحاب الرس نه مراد چې د باقی مانده قوم ده صالح علی السلام لیکن امام المفسرین امام رازی رحم الله فرمایي چې مراد دینه قوم د شعیب علی السلام ده زکه دوم کوی سره آباد وعاد و فرعون و اخوان لوط عادیان فرعونیان او قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایک او بن والا قوم د شعیب علی السلام دا دویم قوم خو وقوم تبعین او قوم د تبع پر ما تاسو تفصیل کړو ده کلن کذب الرسل دې ټولو تکذیب کړو د رسولانو ثابت شو زما عذاب فحق مان ثابت دو مان نازل دو وعید عذابی آیا موږ ستړي شوی بل خلق الاولین په لومړني پیدایش هغه د انسانانو دی یا د نور مخلوقات دی بلکې دو په شک کې دي من خلق جدید د نوې پیدایش نام په اسباد د قیامت سره د زجر نه بیا د ورشم آیت پورې بیانې کې تخفیف او خروی تفصیلی پنځل احوال والله ذکر کې د قیامت بیا 35 پورې بیانې کې بشارت او خروی 45 کې بیانې کې تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان اسم جنس دی خان ونا نمو کی زجر دی او په یو مونږ په هغه وسوسو باندې چې کېده ته نفس ده ما موصوله دی او توسوس ما تحدث دي دلته چون کې علم دی ونعلمه نو دواړه وسوسې وسوسه اختیاریه او که غیر اختیاری وسوسه اختیاری او غیر اختیاری په دواړو باندې الله عالم دی لیکن الله چې مؤاخذه کوي نو صرف اختیاري وسوسه کې کوي ښا ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تجاوز عن امتي ما توسوس صدورها الله معاف کوي د امت هغه وسوسې چې غیر اختیاري وي ښا لکه دی وسره زما مې دمانه درد یو زم زده معده دوايي وخورم دا خروجه ده دا وسوسه غیر اختیاري ده خپ دې مؤاخذه نه کیږي خو الله په عالم دی یا یو تن تګي او روزه ده دې وزو بوس کما دا وسوسه غیر اختیاري ده په دې نه مؤاخذه شته نه روزه ماتيږي ښه اختیاري وسوسه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اختیاري وسوسه پاګه مؤاخذه ال کیږي چې کله عملو کې یا د ګناه کولو کې او بیا وسوسه چې یا چې ندري سيزونه چې یو نفس چې یو شیطان انسی چې او دویم شیطان جنی دا درې وړه الله دلته کې ذکر کوي ونحن اقرب الیه من حبل الورید دام زجر دی امونګه نږدې یو دی انسان ته درک د مرینا الورید چې داغه تعلق زړه سره دی دا سره د مرای چې داغه تعلق چې کوم دې زړه سره دی چاغه ترګي حیات ویل کیږي الله وی چې انسان تازه درګي حیات نوم زیات نږدې اعتراض واردېږي چې الله خو ثم استوى على العرش الله خو مستوي دی په عرش او دلته کې الله فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید جواب دا چې دا آیتونه د متشابهاتو نه دي ښه په دې ځان مخ خرابوه کپه دې کې مبتلا شونو تباہ بشي ګوري بیا به ایمان ټینګ نه کی او بعض علما لیکي چې دې اس منافات نشته د خاف فوقیت د عرش سره زکام ونحن اقرب الیه من حبل الورید اقربیت دلته چې اقربیت د مراد دینه په اعتبار د علم دی ښا علم اعتبار صلی الله علیه وسلم نزدیم درګه حیات دی او به تر دا چې دا د متشابهات نه دي د دې په صحیح فهم او معنا من یو الله خبردار او بیا یو خو محض قرب دی څه شه ده قرب نو په دې قرب کې چې د کافر او مسلمان دواړه برابر دي ښه ځکه قرب عام دی دویم قسم قرب دی چې هغه ته قرب خاص ویل کیږي ښه قرب خاص چې الله په یو خاص طریقه باندې مؤمن ته نږدې دی مؤمن ته چې هغه د محبت قرب دی هغه د ولایت قرب دی ښه نو علما دي کې چې دا قرب عام او قرب خاص په دې دوانو کې لفظي اشتراک دی لفظي اشتراک لیکن فرق ډیر زیات دی ښا او دا فرق معلومیږي په سره په نور د قران سره په نور د سنت سره یو ارته قرب د کافر دی بلې ارته قرب د مؤمن دی قران کې الله فرمایي وسجد وقترب آیات د سجدي دی ښا وسجد وقترب سجده کوا په دې باندې ځان ځان ته الله نږدې کړ یا الله ته ځان نږدې کړ دا قرب خاص شو ها ځکه مؤمن چې الله ته نږدې کیږي په عبادتو نږدې کیږي په سجدو نږدې کیږي او دا رنګي په ایمانیات باندې نږدې کیږي نو د دې قرب ابتدایي پوره چې دین هغه ایمان دی ابتدایي پوره بیا دا قرب په مخه زی زی زی د دې اعلی درجه چې دین هغه ته بیا نبوت او رسالت ویل کی او بیا پر رسالت کې عمده درجه چې دین هغه ختم نبوت ده نو په دې تمام انسانانو کې زیات نږدې الله ته انبیا دي او بیا په انبیاو کې زیات نږدې چې خاتم الانبیا دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا قرب خاص دی خان نو باسي د دخلینا څه خبره اختیاري تلفظ مراد دی ښا وسوسه نه رست مخکې وسوسه وکنه ونا نو ما توسوسو الا لديه مگر وی د سره رقیبون چوکي داري اتیدون تیارې هغه فرشتي خدا سلسله روانه وا تر دې وجه سکرت الموت بالحق او راغلی سختې د مرګ پر اختیار سره فبصرک اليوم حديد نو قتل ستا نن تیز دی ښا اوس تا ته جهنم ښکاریږي عمل نامه ښکاریږي مخیرو سزا نه دی ملائکو قتل دیو قول دا چې لقد كنت کې خطاب هر نفس کافر مراد دی دویم قول نه چې لقد كنت کې خطاب مسلمان ته دی ځکه مسلمان هم کله کله غافل شي کنه لقد كنت في غفله من هذا ته په غفلت کې غفلت نه مراد تاسو چې ته وې د مور په خېټه کې فکشفنا انک کتا اکل یوم بیا ته موږ دنیا ته راوستي د مور په خېټه کې چې ته وې د الله د قدرتونو نه ته غافل وې ته موږ دنیا ته راوستي فبصرو کل یوم حدید اوس تاسو کې کلاوي شي ته ګوري دا غرونه دي د اسمانونو دي د ازمکه ده تا عالم بطن کې وی ښا اوس عالم دنیا تراله دیمه توجیه ده لقد كنت في غفله توي په غفلت کې نه په قبر کې عالم برزخ کې وی ته عالم برزخ خو محدود دی لکه څنګه عالم بطن چې دی د عالم دنیا په مقابله کې محدود کنه نو دا رنګ عالم برزخ چې د عالم آخرت په مقابله کې محدود دی یا لقد كنت في غفله عالم دنیا کې ته وې د عالم برزخ نه غافله عالم آخرت نه غافله بعض علماء لیکي چې لقد كنت کې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی لقد كنت في غفله من هذا او هذا کی اشاره قران ته ده نو غفلت په معنی ده نه خبره دی ښا لقد كنت یقینا ته وی زمانه بي في غفله په نه خبره کې په سورۃ الضحى کې الله فرمایي وجدک ظالما فهدام چې دا د جنت لار ده او دا د جهنم لار ده وقال قرینو هذا ما لدیاتید قرین نه مراد شیطان ملګری او یا چې د فرشتہ چې په دمانه مقرر وایي د عمل نامه لیکل هغه به ورته وی هاذا ما لدیاتید دا عمل نامه ما سره تیار ده القیا فی جهنم او ورځوي په جهنم کې کله کفارن هر کفر کوونکې انی دین زد زد کوونکې من نائل الخير من کوونکې د ایمان خیر نمراد ایمان دی معتدن تجاوز کوونکې مریبن شک کوونکې الذي هاغه سره جعل ما الله الهن اخر چې غني سره د الله نه حقدار د بندګې بل فال کیاو نو خامخا ورځوي د عذاب سخت کې قال قرنه وو ملګری د ربنا زمونږ رب ما غیته نه دې گمراه کړي ما نو قرین مراد شیطان دی شیطان په قسم کې چې مان دې گمراه کړي اعلان کې گمراه کړ دې شیطان یا قرین نه مراد چې دې فرشته ده لیکون کې د عمل نامې زکه دې به اعتراض وکي چې دې فرشتي ما سره زیاته کړې دي ما ګناونه نه دي کړی او دی لیکلی دي نو فرشته وی چې زماره به مان دې گمراه کړې دي ولیکن کان فی ظلال بعید لیکن دی وو په گمراهی کې لري د حق نام الله مو فرمایلا تختصمو جنگ مکوئ ما سره او یقینا لګل هم تاسو ته بل وعید وعده د عذاب د قران په شکل یا د انبیاء په واسطه ما یبتل القول لدی ما ما انا بظلام للعبید نشي بدلې ما سره وینا زما په خوا کې زما وینا زما وینا دا چې جهنميان به جهنم ته ځي دا وینا بدل دي نشي وما انا او زنیم بظلام ظلم کوونکې په بندګانو ظلام لفظا مبالغه ده لیکن مانن مبالغه نه ده مخکې ما تاسو یو ځای کې ویلو یا کاغره چې موږ به وی جهنم تعلیم تلاته جهنم ډک شوي کما وعدتک لامل ان جهنم وتقولون دی به وی چې نه نیم ډک شي حل من مزید نور خوراک زماشته جهنميان اوزلفت الجنتو بشارت دے متقیانو تا پنځه صفات با الله ذکر کوي د متقیانو او احوال به د جنت ذکر کوي او نږدې بشي جنت جنت متقیانو ته نه بوي لري هاذا ما توعدون لكل اواب حفیظ هاذا دا جنت یا دا خوشحالی یا هاذا کی اشاره ثواب ته ده ځکه که جنت ته اشاره کوي بیا خو جنت مؤنث ته هذه ویل پکارو دیو جن هاذا کی اشاره ثواب تکا هاذا دا ثواب ما هغه دې تو دونه چې وعده کې دې شو تاسو کې لیکل اوابن هر توبه کوونکې سره حفیظن حفاظت کوونکې د خپل عمل نو اوابن کې عقیدی ته اشاره وا حفیظن کې چې د عمل ته اشاره من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې ریږي د رحمان نبی لیدو او راغلې وی پزره توبه کوونکې سره داخل شي جنت ته په سلامتیا ذالک یوم الخلود دغه درس د همیشوالی وی بعد در هغه نعمتونه چې دوه غالي په دې کې موږ سره شته دي مزید نور نعمتونه او ډیر حالات کړی دي موږ په خاني قومونه هغه سخو ددونه پنیولو کې داخل شو په خارونو کې تجارت د پاره حل من محیس آیا زید تختیدلو شته چې هغه تختی ان فی ذلک لذکران عذاب نه د بچاو د پر الله قران را لګلې دی یقینا په دې قران کې خامخا نصیحت دی لپاره د هغه چا چې دا غل لپاره قلب عقل قلب عقل قلب معنی د عقل لخوا او القى السما يغوږي کوي وهو شهيد نو حال دا چې حاضر وي په ځلو ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینا پیدا کړی دی موږ اسمان نو زمو کې وا چې دې په درمیان کې دی فیصد ته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې امام سناو نه دې رسول موږ ته من لوګو بن سستړې والے ابن عباس سے فرمایي چې دایت مدنی دی فاصبر علامه یقولون اذا آداب زمان نبی صبر کوا د دوه په بدر دو چې تا ته ویل است مرسله او یا دا وی ابشرون یهدوننا وسبح تسبیح ویا په حمد رب خپل مخ د نور خطونه وقبل الغروب او مخکې د نور ډوبېدونه نو قبل طلوع الشمس صلات فجر راغې او قبل الغروب چې د ماسپخین نور مازیګر رااله ومن الليل او د شپې منځونه مغرب او عشاء فسبحوا مراد دینه مزدخه وادبار سجود او رسو د سجدي کولونه لیکن اور دې کیږي با یوم یسمعون اغرز چې دوی به باوري چغا بل حق په حق د غرض د وته د قبرونو نه یقینا موږ ژوند کوو امر کول کوو الینا الینا المسیر خاص موږ ته واپس کېدل دي یوم تشقق الارض عنهم سرا په کمرس چې سری بکلی شز مکان هم د دونه سران منډي به وخی ذالک حشر علینا دا جمع کول هم من دی آسان نحن عالم بما یقولون تسلید په دوه طریقو مونږ پوي په خبرو چې دوی وي ومان تعالیهم بجبار زمان نبی نه ته په دوه باندې زور کوونکې فذکر بالقران نصیحت کو د قران په ذریعہ من هغه چاته یخاف وایي چې هغه یری کې زما د وعده نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مریضان له اخلاص سره دعا وغواړي زموږ یو ملګری دی سعودي کې دی هغه وخت فون کړي چې ما ته کورونا وایرس لګیدلې ده دا شکایت درته غل اخلاص سره دعا وغواړي یا الله تعالی شفای کامله عاجله مستمره ورکړي یا الله څوک مریضان ټول شفا ورکړي څوک وفات شوی دی یا الله دغه مغفرت نصیب کړي یا الله تم ته همت راکړي چې موږ دا قران سره خلکو ته ورسو زمونږ په جبه یا الله دا قران آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک